قرآن د سوره نور نه بعد سوره فرقان د سوره نور نه بعد الته کې سوره نور هغه کې نور راغی اوس فرقان ورته بیانې چې فرق په جدا جداواله براولي په مابین د مؤمن او د کافر کې څنګه به جداواله راولي کدا مدعا منی چې تبارک الله تخفیف ورکو او مؤمنانو ته هغه احکام دي چې دې پرړو کې دا نور دائم او قائم پاتې شي نور په کې دائم او قائم پاتې شي خو دا نور به دائم او قائم پاتې کیږي الا قد يعلم ما انتم عليه الله هر څه پیژني تاسو په ایمانی که خکوي که بد کو والله بكل شيء عليم الله پارش باندې عالم دی يفرق بين الحق والباطل جدائی براولی په ما بین حق او باطل کې بسم الله شروع کو په نوم د الله الذي انزل الفرقان للفرق بين الحق والباطل چې جدا راو جدای راولي فرق راولي په مابین د حق او د باطل رحمان پر علی ګل د رسول د پاره د فرق او رحیم د بوضع برکتی علی من امن پکې حدود برکت پاغه چا چې ایمان راوړل قران درې تعبیرات وکړ طالبانو اول تعبیر قران کړی د توحید پس الحمدلله سره دویم تعبیر یو په سبحان سره سبحان پاکی دا پاک دے دار کې سم عیب نقصان دریم تعبیر کوي تبارک الله تبارک باندې تعبیر کوي تا خبره یو نه ګوره وګ په الحمدلله پوه نشو نو په سبحان به پوه شي کو په سبحان الله پوه نشو بارک الله وکوي خبره یواله عنوانات تعبیرات مختلفه کوي دا بلاغت ته د قران شان عظمت ته دلته مدعا کې دي تبارک الله تبارک فعل الله فاعل تبارک الله او تبارک باب لازمی دی په معنا د متعدی ګرځو تبارک الله برکت د هندل الله هر سیز کې برکت الله شيخه تبارک برکتی دی الله دا لازمی معنی برکتی دی الله دې کې خو شک نشته نه تبارک الله برکت دی دی الله انسان له برکت ورکی اسمان له برکت مکلا برکت ورکی انسانانو له تبارک الله نو پاکی دا الله تعالی لرا برکت او پاکی دا او برکت ورکون کړي الله برکت ته هند دې الله دا برکت ورکي ښا او دا د مبالغه د پره برکت کثیر البرکت ده معنا د فاعل تبارک کوي نو تبارک الله د دلیل مدعا تبارك الله رب العالمين تبارك الله رب العالمين رب العالمين چې پر مال پالون کې تمام مخلوقات هغه برکت ور کوي تبارك الله مدعاشوا اوس په دې دلیل څه پکاره دلیل دا دی الذي نزل الفرقان دا دلیل دی اصول سره رسیدنه په معرض د دلیل کې وی الذي نزل الفرقان اذ هو الذي ذكر الله ذات جنازل کړي د قران فرقان د برکت تک دی قران له څوره برکت ور کړي دي ور تمام کتابونه اریان دي دنیا اریان ده دنیا عاجله ده نزل الفرقان نازل کړي د فرقان د برکت ډک تی کتاب له برکت فارق حق باطل حلال حرام پاک پلیت تر د جدا کوي دا درته بیان نه على عبده په بندق بندل کوم برکت ور کړی یو رسول الله صلی الله علیه وسلم د تمام جن انتراله ګلې یا ایو الناس انی رسول الله الیکم رسولا ته ټول ته رسول یم کافتا للناس عبدا بندل على عبدي بندل کوم برکت ور کړی دی دا بندا فرقان صدر علی ګلې دی چې تاسو دا اومنه چې تبارک الله ليكون للعالمین نذیرا د پاره دی چې شي د پاره د عالمین مخلوقات لا مخلوقات وایا عالمین نذیرا عالم جنس عالم انس ملائکی دا ټول لپاره نذیر ایرون کیږي دا مدعا او منا برکت په ورکی الله دنیا کې اخرت کې بل دلیل عقلی الذي اغذات له ملک السماوات الله تعالی د پر بادشاہي د اسمانونو دا والارض او د زمکو دا اسمان ګورا علویات سفلیات خاصه او پیدا کړی دی اړیو شي فقدره اندازه کړی دی غیره تقدیرا په اندازه کول سره دی به دومره موده ژوند دی وی دومره به یې دی ته به دی دا به کیدا دا ټول مقرر نو سره دی تبارک الله چې دا مدعا ده بندل فرقان لبرکات بندل برکت اسمان برکت ته وګوره د زمکي برکت ته وګوره لو ملک السماوات دی برکت ته و طالب تعالی سوره برکت درکړي دی برکت ته وګوره قران ته کې نولې نور دې ته قران ته کې نولې نو دوه کټی راړي دا برکت درکړي ده په خلق کل شی پیدا کړی الله هر یو شی اغله پر هر شي له برکت ور کړې فقط درو تقدیران دا کړې باندې کو شکایت کوي د دینه چې سره د دینه الحمدلله سبحان الله تبارك الله دین سره دې شرک کوي واتخذوا من دوني نیولې ما سوا د الله تعالی نه الها لا يخلقون شيئا نشي پیدا کول وړو کې شيئا کېتا وړو کې شي او مچ هم یخلقون دی په خپل پیدا کړی شوی خپل محتاج دی بل بز پیدا کی ولا یملکون لانفسهم مالکان دی د پاره ځانونو خپلو ضررن د دفع ضرر دفع کولو یلبغیم ضررن د ضرر دفع کولو ولا نفع نذر نفع راوس هغه ځان له نفع ضرر نشي ورکول طالب صدر کی ولا یملکون مالکان ندی دا خدایا ندی موتن برکت په مرګ کې ګوره دیو کس مر برکت رواجه بیمار کی داسی کی داسی کی جماعت کی من عمره کې حج کې خیر ادا کې jihad کې شهیدانو ته ورکم برکت ورکو په کوم نیت مړ کړ موتن ولا حیاتن برکت په مرګ کې برکت په حیات کې استاد خدایان مالکان نه چې برکت واچي په مرګ کې یا په حیات کې ولا نشوران په بعث قیامت کې بعث بعد الموت قیامت کې الله برکت ورکړي مؤمنان لا شهیدان لا دمر لوی برکت ورکړي چې التبه شهید پته لګي وقال شکایت دې دا دې زینو د کافرو کوم حماقت جهالت عناد خباست بیانېږي دا تعبیرات مختلفه هر یو تعبیر شکه وقال الذين كفروا وبا كسانو چې کافرانو عناد عناد ساته په قران کې ان هذا نه الا افكن نه دا قران مگر دروغ دی افتراء او جزان نه جوړ کړي او و اعانه امداد کی د دې رسول پاک عليه په دې کتاب باندې قوما اخرون قوم بلنا بل نه ځکه نو مونږ ته وای هغه بلعم جبیر یسار هغه درې نمونه تللی الله وای فقد جاءوا فتیسرا راتلی وکړو ظلم ظلم تا لا کارکو وزورا وقالو قولا زورا او وای دی قول د دروغ دا د دروغ وای په پیغمبر بل دروغ ته وقالو وای اساطیر الاول دروغ د پخوانو نه اکتسبه لیکلې دي لره لای لیکلې دي فیتم لا علیه نو دا لستیشي په د باندې بکرته واسیلا سبابېګا سبابېګا نو کې چې رسول پاک له خط ورته نو د اعتراض بسېو رسول پاک له خط نه ورته قل ورته وایا راغي جواب هذا ان هذا الا افترا ان افکو نیف افترا دا دا غي جواب دی قل ورته وایا انزله الذي نازل کړی دی کتاب لر الله غزاد یعلم السر جفی جن پټ غیب فی السماوات فاسمانونو کې والارض او پزما کې انه کان غفور الرحیم دا الله بخون کې دی رحیم دی هغه بخنه کې رحیم دی وی من رحم در باندې هغه نه یو شی پټ نه نه په اسمان کې نه په اسمان کې وقالو وای دی مال هذا الرسول اعتراض کې په پیغمبر قالو وای دا کافران د مکی د دنیا مال هذا الرسول سید پاره دی رسول یاکل الطعام چې دې خوري ډوړای پیغمبر خو ډوړای نه خوري یمشي فل و یمشي فل اسواق اگر دی په بازار کې خپل پیغمبر به ضرورت نه انسان نه دی لولا انزل علیه ملک ولن نازلی په دې پیغمبر باندې ملک ملک نراه چې موږ یې ویني فیکون معه وشد سرا نذیرا معینا امدادی يرون کې او مونږ وینو ان تتبعون تاسو تابعداري نه موږ تاسو تابعداري نه کوي الا رجل مسحورا مگر سړي سحر کړی شوی یو مجنون يتكلم بكلام المجانين دا عقل باندې فطور راغلی الله ويغور هغه عاقل د دنیا دی طاقت نه لري د سبيلي الى الجنه على ما قالوا په دې لار خو ته جنت ته نشې راته چې کوم خرافات عقيده باندې وای دا ته سوای الله ورته بیا خبره تازه کوي بیا ورته ذکر کوي ولي وکم وخت ځان ته وګوره دی پیغمبر له الله برکت ورکړي دي دی کتاب له الله برکت ورکړي دي ولي تبارک الله برکت دې لري الله تی ایمان راړه تعالی با برکت درکې تی ایمان راړه د تمام دنیا د کافرونو نه تا به تر کوي او ته وایا چې لا اله الا الله محمد رسول کلمه وای ایمان راړه په صدق باندې تبارک الله برکت دې هند دې الله تعالی دای به اجمالی جواب ده تبارک الله برکت دې هند دې الله تعالی الذي اغذاته ان شاء جعل لك ترضاش نو بغری تعالی خیر من ذلک به تر دا غنه چې دی وای الذي قالو باغونه تجری چې بیګه من تحت الانهار لاندې د لکو دینه نهرونه ويجعل لك قصورا او بغیر تعالی رمانه ډک د مالنا مال څه شه دی ولا يلتفتون الى الجنه تاسو دی جواب ته نه ګورئ مال څه دی الله به ورته وي چې زسرو شنو ترو بل کذبوا بالساعات بلکې دې چا درو غني قیامت درو وای په قیامت قیامت درو نشته دی وای پیغمبر درو قیامت درو قران درو نو سری شیا دي اشتیا تر اتوخه واتذرا ما تیار کړل من کذب اسو چې تکذیب کوي به ساعت او قیامت باندې سعیر جهنم جهنم ته ودی بوزم چې دنه معنی تغینا غرار وزفیرا غلیان زفیرا اواز تو بیا کتابونه وای د درو زرو کال په مزل باندې کته دې کته جهنم نو چې راوب او یا ذره حدیث کې راځي او یا ذره واګي ورتا چولې هر واګي طرف او یا ذره ملایکی نو په بر باندې به راکاږي نو دلته د سلو کال ویلي دي او بعض د زرو کال ویلي دي د سلو کال په مدل پات جمع رواتي پات انو یو واز بوږي چې आवाज وګي د محشر والا دي کنه دا دې په بد حال بشي یو بیوشي او یرا او براج دا واز وو تغیدا غرار او زفیر اواز دا په مزل د سلو کالو یا د زرو کالو دی به یو اواز پیو دا دی و اذا اول قفا وقت جو غرور منا فیها منا فیها مکان ضيقا فا مکان تنگ مقررین نترزی شوی بی مقررین انو دی بت بعضهم فوق بعض بعض بی پورته بعض نه کافران به ټول عمر جاری مرګ باندې راځي ټول عمر به جاری او مرګ باندې راځي ځکه مرګ حلال کنا قل ورته وای اذالک خیر ادا دا جهنم دا زقوم غلطین دا بهتر ام جنت الخلد یا جنت نامیشوالی التي جنت وعد المتقون چې وعده کړی شو متقین سره كانت لهم جزاء د پاره دی جزاء او مسیرا ګرځیدل اخرت کې ګرځیدل ضرورت په اخرت کې غیر لهم دیلر فیا پدی لهم دیلرا فیا پدی جنت کې مایا تشاؤون هغه چې دی رضا او هغه چې دی خوخي په دې جنت کې بخراس سوال کړی شوی یعنی وعده په خلا تبته سوال کې چې مال خدا را نکړل تا خو مونږ سره وعده کړی و دا به جنتیان له دای انعامات ورګي او ته امن تبارک الله برکت پارته کې الله شي اسمان مکی بندا چې موږ به شفاعت کوو موږ به د دوزخ نه تاسو خلاصو دا ورته ویلو تاسو دا د خجالت د کافر لپاره فیقول الله بو یلا تعالی اذللتم عبادی اتاتو گمراه کړو بندگان ما هاولای چې دادي په شفاعت او هم دل السبيل يهودي گمراه په خپل ان السبيل دلارنا دی په خپل گمراه دا الله بد انبياونا اولیاونا تفوزو کی تاسو دې سره شفاعت وعده کړی و تاسو ویلو ورته چې موږ به خلاصو قالوا هو تمام انبياء اولیاء سبحانك پاکی تعالی ما كان ينبغي لنا ندی مناسب من لر ان نتخذ چې موږ ونیسو من دونی کا ما سیوا تانا اولیاء دوستان ان نتخذ یوم انا دا چې ونیسو ان نعبد عبادتکو من دونی کا من اولیاء تنور خدایانو ولا وجه دا نه دا سبب د دلالت دی دا ده ولكن متعتهم لیکن تا نه فمن کړو دی لرا وآباءهم پلارانو دی لره حتا نسو ذکر حتا کې چې ذیر کا نعمتونو د دین ذکر پترکو انو هغه ترک ذکر ترک قران کتاب ذکر لا اله هغه پرې په دې باندې عمل خرمستو باندې پرې وتل وکانو قوما بورا او دا قوم هالکین بورا جمع د بایر هالکین ولا نصر او نه مدد نه به عذاب در نه در کول شي نه مدد در کول شي اسی تاسو وای دا زمو خدایان دي دا پکې انبیاء اولیاء دي ابو تان څه کول شي وي فرعون او نمرود هامان ايو په خپل په سختو باندې ومن يظلم منكم اجاج ذاته او کړه تاسو نه بالشرك وانكار الرساله انهم دی پیغمبرانو دی رسولانو لا یاکلون الطعام دی به خړه ډوډۍ دانه چې ډوډۍ خونه پیغمبر نه ويمشون فی الاسواق اگر دې دل په بازار کې د ضرورت لپاره ضرورتونه به یو حاجتونه به یو ګرځیدل په بازار کې نو دا نه چې پیغمبر دی بازار کې نه نه انسان دی ضرورت به حاجت به ګرځي به ويمشون فی الاسواق وجعلنا بعضهم خو دې اعتراض لیکي الله وی دا زما زما امتحان دی الله وی دا زما قدرت دی دا زما شان دی وجعلنا بعضكم لبعض فتنه ګرځوم د بعض رسولان بعض رسولان دا تسلی د رسول پاک تخا وجعلنا ګرځولې بعضکم بعض استاسونه چې رسولان دي لبعض د پاره د بعضو چې امتیان دي مخلوق دي دا بنی دم دي پیریان فتنه امتحان دا امتحان ګرځومخه وارو کته د پیغمبر خبره مانی نه مانی اعتراض کې سکه سنه کې وجعلنا بعضکم لبعض فتنه منګو تاسو امتحان پوښي پیغمبر راشي په امت باندې لوی امتحان راغی چې منی او کنه قران هم امتحان دی چې قران مې درولې غتی منی او کنه قران مې درولې اوس ګوري کنه عمل به کې کنه ګوري کنه زکه کنه وای کنه دا ټول امتحان دی طالب زموږ ژوند امتحان دی باندې چې بالغ شو بعد امتحان شروع شو وجعلنا بعدكم لبعض فتنه ګرځولې مې دی بعضی بعضو له ابتلا ابتلا دا مشر کشر یو ځای کی دویم او خيار قمقل یو ځای کی دا ټول وجعلنا بعضکم لبعض فتنه امتحان اتصبرون اتا صبر کوي وکانه ربک بصیرا ادي رب ستا بصیر عالم فاوشا چی ایمان را الله عالم لخت بصیر دې بمن صبرو او هغه هغه بصیر دی او الله تعالی وی وقال الذين لا يرجون وی واکسانو چې امید نه ساتي لقاءنا د بحث بعد الموت د پیشې زما هغه ایمان نه راړي انو لولا انزل عليه الملك قل ان نازلېږي په دې رسول پاک باندې ملک او نراره بنا یا وین مونږ رب مونږ ته رب خیا کنه ملک راشي دی پیغمبر سره یا مونږ ته رب خیا دې سوال ته وګوره الله ویل کړي له خبره دی وکړه چوټا مو بڑی بات لقد استكبروا في حق انفسهم فدې ذری تکبر کو په شان د نفسونو کې وعتوا عتوا كبيرا سرکشیو کو په سرکشی لوی سرا او نرا ربنا دی وی دی خلیته دی وګورا تا ته وګورا ته د خدای پاک یو پیرې نشي لیدلې یو ملک نشي لیدلې نو الله وسنګ ویني زناورا تو زربان یو پیرې درای کینا ته سهال بدی ها دا چې دونه به وي چې تاسو مو بیا ملک راغی چې واړی عذاب زمونږ نه منګي عذاب زمونږ نه حجرن په من کول سره تاکید دی دی چې ملک ویني نو داسې وایي نسأل الله ان يحجر العذاب حجرا سوال کو دا الله نه چې واړی زمونږ نه عذاب پاړول سره من کې زمونږ نه په من کول سره بیا بال تدا شروع وي ښا تو وای ملک ویني التولاجه وقدمنا الى ما عملوا تخفیف د طالبانو ابطال د عمل د کافر باطل اول عمل کا د کافر باطلې ښه وقدمنا قصبكم الى ابطال ما عملوا باطل اول دا غل چې عمل کړي من عمل تا عمل خيرنا عمل کړي دا بوله باطل کوم فجعلناه هباء منثورا وبيغرم دوړه خورا دوړه خورا متفرقه نو وسفونه به چاپی رشي وسفونه به د بنی ادمونه چاپی رشي نو چې سفونه جوړ شي قیامت راشي نو ملک به الله تعالی به خپل وایي لمن الملك اليوم چا د پاره د بادشاہي وایي کنه او بادشاہانو تاسو به وی مونږه فرعون وی انا ربكم الاعلى وجوي نمرود بم دغه شان وي قارون با دغه شان دی وي وجوي از موږ دا هم دغه شان وای د ما په کرسي مضبوطه ده زه سوچ د چیف صاحب سټاپ یې ما ته تو خپ کول شي الله تعالی وي زما گرفت ټینګ شه ته پوښوا په کافرانو باندې شدیدا سخته ګرانا ډیره څنګه ګران یوم یعد الظالم پاره کې چې کونه بلګي ظالم سره علا یده پلاس باندې په دا خپل لاس بوته او په دې بچو کونه لګي کافر ويقول واي بیا لیتنی کاش کې چې ما اتخذت مع الرسول سبيلا نیولې سره رسول الله ولې د رسول خلاف میکو د سنت خلاف میکو دا بچی وي اذان باندې بچکونه لګي ښا دا بچکونه لګي اوس نه لګي الته بلګي یا ویلتا یفسوز یا لیتنی کاش کی چما لم اتخذ فلانا خلیلا نمی نیول فلانه سره دوست دا فلانه مې نوې دوست نو ډیره بخوا ولې لقد والله قسم د الله دې لقد ادلني عن الذکر گمراه کړې ما لر عن الذکر د ذکرنا مولنا قراننا ذکرنا لا الهنا خمیلسنا بعد اذ جاءني پساین چراغ ماتا وکانه شیطان دې شیطان د پار د انسان خذولا خوار کونندا خوار کون کې انسان شیطان خو انسان خوارې تبا کوي دا تبعی ده یا ربت بدتر بود از ماربت وقال الرسول هو رسول یا رب ای رب پیغمبر په هو رسول په دنیا کې او په آخرت کې پاړو تر دې یا رب ان قومي په دې در قوم زما دا په دنیا کې ویلې او آخرت کې به موي اتخذوا هذا القران ماجورا نیولې دې قران لر ماجور متروک تر کړي ره بالکل قران ته راضی نه پیجنې نه خان قران تر کړي ره پیجنې نه کذالک جعلنا الله ادارنګ ما ګرځولې تسلی رسول پاک لكل نبي هر یو نبی لره عدو من المجرمين دشمنان د مجرمانونا کافرانونا تا کافران بدبخت ټول د پیغمبر دشمنی ګور قادیانی دشمن پرویزی دشمن فوج شیعگان دشمنان دا ټول دشمنان دي او کفا بربک هادیان کافی رب تا هادی هدایت کون کې ونفیرا امدادی امداد الله به امداد کوي فقابل اعتراض کی شکایت تدا وقال الذين كفروا بما كسانوا كافران لولا نزل عليه القران جمله واحده ولنا نازلې کې په دې رسول پاک باندې دا قران په جمله واحده په یړ لیک کتورات او انجیل دا ولنا راځي قال تعالی فی جوابه دا لګ لګ راځي چې ستاد زړه په محکم شي دا د زړه کتاب طالبانو کې کې سپاره دل به کې کتابي به یزینه دا سپاره د زړه ده لنثبت به فؤادک محکم شي په دې تر زړه قران د زړه کتاب دی ها فؤادک زړه دا بڑو ته کوزه دا بړو ته دنه کې یله ته دی وردن نشو تدبر تفکر دی شروع جون کې به انقلاب راشي او که انسان په عمل کو قوتن کې به انقلاب راشي جون کې بدن کې قوتن کې انقلاب راوي یو قران ورته یو قران ځکه خلق د قران نه خلق منکای د قران ترجمه مکوي قران اتی وایي ثواب د پاره ولکه پوه یو بیا انقلاب په بدن کې عقیده کې بدن کې وطن کې دغه انقلاب راولي سړی کې شجاعت پیدا کړي بادری پیدا کړي دی غیدی شاب جهاد کوا ځان نه دي شل کې جړه جوړ کړی دا دا دین په دواګانو نه دراغله دا په بادرای راغله ده په تور باندې دلته راغله ده نو دواګانې ورته پاک په مدینه شریفه کې ګولې کړه چې الله هر کونی ته دینو چره هر کونی ته دینو راته نه په دوا نه دراغله ها حجت الوداع کې 1 لاکھ 24 هزار اصحابو لذول زر اصحاب په مکه کې په مدینه کې نشته دي په مکه او مدینه ټول را خوارو شو جهادونه جهادونه جهادونه دا ټول سره کافرو هندوان خوش قسمت او کلمه او ویل ایمان راړ دا دا الله شان نه قرآن لنثبت به فؤاد زړه کتاب دی خدای دې زموږ زړه ته کلک ثابت کلک وساتي اورته کوس کې او قرآن ته ګوري ورتلنا او ترتیلا الول دې قرآن سره ترتیلا په آرام سره لول دې قران لا ترتیلا په آرام سره چې بل په پوي ولا یاتون کوي مثلا سوال دی راتل نه گیتا ته به مثلا په او سوال سره هر کافر چې سوال کوي ان لا یاتون بمثل دی راتل نه کوي په سوال سره الا جناک مگر ذراتل کوم بالحق بالجواب الحق په جواب حق سره واحسن تفسيرا في سيد جد بياننا تفسیر بیان مو ته کوم قصه دا سی بیان مو کوم چې دی وو هم الذين کسان دي دا چې اعتراض کوي دا اعتراض چې په قران کې دا څوک دي هم الذين تخفيف دي هغه کسان دي يحشرون چې جمع وکړي چې علا وجوه په مخونو باندې یا جمع وکړي چې په مخونو باندې الى جهنم جهنم ته وګورځول شي جهنم ته پړ مخه او دا بنی اسرائیل نه سميږي نه ټول د سپی لکای که سل کال وي کې دې نه غنه سميږي د دې مثال د سپی د لکای دی ښا بنی اسرائیل ته ځکه الله بیا بیا د موسی عليه السلام واقع وي ځکه خباست ته پدای کړي او ورته دلیل نقلی وي ښا شوګرا رسول پاک ته تسلی ده رسول پاک د تسلیل او موږ تاسو ټول ته دلیل نقلی دی ولقد آت بني اسرائيل ته ولقد آتينا موسى الكتاب الله وای ما ورکړو موسی عليه السلام ته کتاب او دا د دې جواب د طالبانو چې لولا انزل عليه القران جمله واحده ما موسی عليه السلام له جمله واحده کتاب ورک هغه د خرزامنو په ایمان راړو هغه ایمان پر راړو خو انکار یې وکړ نو که تاسو له درکم نو خلال شي انکار وري کړه تاسو به ایمان رانړی د دې لپاره وې ولقد اتینا موسی الكتاب جمله واحده وجعلنا معه اگر ذول ما سرد معه سرد دي موسی عليه السلام نه اخا ورور د هارون عليه السلام وزير وزير معين امدادي رور می مولا وزیر کو کتاب مولا جملتا واحدا ورکو هغه ایمان رانړ او ته خو یو پیوي ته یو پیوي فقلنا اوما اذهبا الى الفرعون لا شي دوال فرعون تا اذهبا دوال لا شي پیر الى القوم الذين قم اغذ دا قارون د طالبانو دلته به قارون لګي نه فرعون وو دا قصه د قارون دغه ا دې مې غلط پته کې پزمګه کې غرقول زکو څوک پزمګه کې غرقم څوک وو کې غرق څوک ور کې غرقم وقوم نوح اقوم د نوح عليه السلام لما كذب الرسل لتكذيب کړو د رسولو نو یو رسولو یو رسول نه انکار د کلو نه انکار رخه اغرقناهم غرق کما بي طوفان وجعلناهم للناس ګرځولې ما لپاره د بنی ادم آیت نشانه عبرتا للمعتبرین دا عبرت ده دا موسی علی السلام قوم د نوح علی السلام قوم عبرت ده واعتدنا ما تیار کړې د پاره ظالمانو عذابا الیما عذاب درناک عذاب درناک مولا ورکو نو ما غیر جمله واحده کتاب ورکو نه غي کې ایمان راړو هغه وی معجزه پیش کړ رسول پاک ته وی نو ما معجزي عادیانو ته پیش کړې عادیانو ته معجزي پیش وی هي کې ایمان راړ وعادن او عادیان چې قوم د هود علی السلام او سمودا سمودیان قوم د صالح علی السلام او اصحاب الرس او قوم د شعیب علی السلام قرونا اقو اهلکنا قرونا هلاک کړي مې قومونه بین ذالک فما بین کثیر اړیر لا يعلم الا الله هغه صرف الله ته پته ده فما بین عدنان و اسماعیل 30 ابا لا يعرفونه نه پیژنې ای لرخه کثیره وکلا ضربنا له الامثال دا ټول زبیانوم دې لرمه مثالونه دا مثالونه دي دا قصص امثال طالبانو دا قصص امثال دا زمنګ د پاره د دې امت د پاره د خلکو د پاره د اوسنی موجوده او د پاره د قیامت پورې دا بیانېږي ښا وکلن ضربنا له الامثال دا ټول قومونه دا قصې امثال ضربنا بیانهم له الامثال د دې لپاره امثال فی اقامه الحجه علیهم فلم یؤمنوا د ایمان نه راړي وکلن دا ټول تبرنا تدبیرا هلاک ما پالا کول سرا ټول می هلاک به تکذیب ابن انبیاء ولقد اتوا راتل کیدا اهل مکه على القريه التي فكل يا غباني هم ترچ والو هم ترچ ورول شو په ایمان مترسو باران بد باران بد مترسو باران متر باران اسو بد د کانو باران په وره افلم یکونو لو يرونا اني دې چې دی ویني دې لره فلار زیدا ګورینا بل کانو لا يرجون نشورا بلکې کانو دې لا يرجون من ذات نشورا د بعث بعد الموت دې قیامت ما مت نه مني ښا دې قیامت نه وي ذات غافل دي نه عبرت غسل وره وإذا رأوك فاوك جويني تعالى رسول پاک ته وی جويني تعالى یتخذونک لنیستا الا هزوان مگر پټو کو سرا ټوکی کې رسول پاک سرا دین سرا قران سرا هذا الذي يقولون وای هذا الذي بعث الله رسول اے دا بیا سوچ لګل دی الله رسول مرسل دا الله را لګل دی او دا دا دا خو نه دی انشان دا له قاعده قریب دا پیغمبر الله تعالی اوس ورته وای تاسو خدایان نیولې دي او هوا سره خیال خیالي پولا خیالي پولا او پخیه اره ایت خبر راځه من دا غچا اتخذ چې نیولې الهو خدای معبود الهو خدای معبود هوا هو موافقا لهواه موافق د خواهش سره د خدای موافق د هوا ده چې کوم بل ورته خواهش ګرځي عقیده د خدای ده کوي ملک توایا ملک توي کب جن توای جن توي کستوري توای استوري توي که غوا توي غوا توي تسقي توي سقي توي اتخذ هواه الهه موافقا لهواه موافق د هوا سره خان و اتخذ الهه هوا نیولې دې خدای خپل هوا موافقا لهواه موافق د خواهش سره ورسوک د سپی عبادت کوي څوک د پیشوګانو کوي څوک د سخی کوي هر زناور تسبیح وي او کافر تسبیح نه وي دا اوس ورته دلیل عقلی وي په توحید باندې هر راز هر ملک هر راز وګوره الم ترایت نګور الی ربک نګور ته دلیل عقلی الی ربک توحید ربتا طاقت قدرت ربتا کیف مد ذل سرنګ خور کړی دی خور کړی دی سوره بعد الفجر الى طلوع الشمس دا سورې خور کړی دی مد ذل ولو شاء کرراش ولا جعله نګرځلو به دې سورې له ساکنن دائما دائم ساکن مو بس نور بنفکاری د سورې بر باندې ساکنو ثم جعلنا بیا ګرځولې ما شمس عليه په دې سوري باندې دلیل دلیل تحت الافق لاندې ده افق اسماننا کته دې هغه کته دې ثم قبضنا او بیا قبض کوم هو دی ثم قبضنا بیا قبض کوم دی دلیل متوجی کوم توجه کوم الینا ځان ته قبضا یثیرا وقذیر الورور رورو دا سورې ما په راځي طالبان رو رو را رواني ما په را رواني ځکه نور راقيدي سورې کمیږي نور راقيدي او سورې کمیږي انا دا نور راقيدي او سورې کمیږي ثم قبضناه بیا قبض په قبضي یری سیر سره لګي لګي سره هو الذي دا الله غزا تجعل لكم الليل ګرځول تاسو له شپه والنوم خوب سباتن آرام وجعل النهار نشورا او ګرځولې رز وخت انتشار پاتې سبق وایا چا باندې خدای شپه کړې شپه رس کړې ده چا باندې رد شپه کړې ده څوک د ردیو دي څوک د شپې دي دا چې خپل خپل عادت ته خان اجي څنګه دي جوړ کو د الله د فطرت نه خلاف کار کوي دی شپه د آرام ده الرز د کارونو ده انای شپه کارونو له مقرر کړی ا د رز ودی نه د تقاضا له فطرت نه او د شریعت نه خلاف کار کوي لکه مزونه ته خراب شي بیا د رز وهو الذي دا الله غذات ارسل رياح چرالی کی بادونه بشرن زیر بین یده مخکی رحمتی د باران نه بین یدی رحمتی مخی رحمت باران خدا ملمتر وانزلنا من السماء نازلهم الله وید اسماننا ما ان ابته را پاکی د پاره د پاکوالی چې دی پاک شي او به نازل کې او به پاکوالی راولي سکلو د پاره باندې دم ولا ټول انه یبی بلدتم میتا چې ژوندې کوم په دې وو سره غب کړي مې تا چې مړې وي زمکه داغه په نوس کې او اوس کوم دا وبدایتا مما بالغنا خلقنا چې ما پیدا کړی انعاما چار پایا واناسی بنی ادم کثیر ډیر بنی ادم وبوس کې چې باران وشي انسانان وبوس کې ولقد صرفنا په دې طرف بیا بیانوم جاری کړی می بینوم په دې صرفنا اجریناه جاری کړی می دی بیا بیا بیا اکثر الناس من کوي اکثر خلق کل شي من به وکي اکثر خلق کل شي دار یو شینه الا کفورا مگر د کفر نه من نه کوي اقد خر لکای له کفر نیولې هغه نه پری دی او کفر نه من نه کوي الله وی ولو شئنا کذا ما را شوا لبعثنا نلګل مو فی کل قريه پار کلی کی نذیرن يرون کې هر کلی کې ما نذیر لګل او يرون کې هر کلی کې و پیغمبرو هر کلی کې ما پیغمبر لګل اوس مې ولګو العلماء ورثه الانبیاء دا ذاتي دي لکه انبیاء چې راغلي هر کلی کې عالم لګیایي هغه قران بیانې وای پر علاقه کې انو فی کل قريه نذیر لكن دار ځامه ونشو جار کلی کولی بعثناک للکل تم ولېګل ټولو ته ليعظم اجرك چې ستا اجر لوی ښا چې ستا تابعداریو کې ستا د سنت اتباع او قران باندې عملو کې اجر ستا شکنه فی کل قريه نذیر يرون کې پیغمبر فلا تطویل کافرین الله رسول پاک ته وی تابعداري مکو د کافرانو ما تا ته وای ښا تابعدار مکوې د کافرانو وجاهدهم به جهاد کو بما ذکر به په دې قران سره جهادن کبیره جهاد کبیر دی قران دا جهاد کبیر دی طالبانو زدکی قواعد د جهاد په کې درته خي یاد بچا سره کې دا درته خي او قواعد د جهاد درته خي نو قران زکه او جهاد ته ولې تکړه کی او داوم جهاد دی هغه هم جهاد دی او په دې ځکه او التکی بیا نمونه کې راولا پیش کا وجاهدهم بی جهادا جهاد کوي په دې قران سره جهادا کبیره جهاد به کبیر دا لوی جهاد چې قران ته دا دا کې دا طالبانو تاسو دی الله تعالی او مونږه دا جهاد او دا غي دی الله هغه جهاد قبول کی او دعا کوي هغه مجاهدینو ته جای په سختۍ کې دي په جیلونو کې دي په سخت امتحاناتو کې دي الله تعالی دې کامیاب کی او الله تعالی دې په کافر باندې خپل قهر نازل کی وجاهدهم به جهادا جهاد کو په دې قران سره جهاد کبیر ندی قران ته تنافي دا جهاد کبیر دی دا ځکه نو تا ته به دوست دشمن حق باطل او جهاد کوش هغه بیا مؤمن د مؤمن او صاف هغه به ته بیان کی ښا ټول به ته خيو وهو الذي بل دلیل ورته بیان دی توحید دا دلیل بحری دی والذي دا الله غزاد دی تریخ دی ډیر هغه تریخ دی ترخی وبی دی او تروی وبی دی ادا یو جوز کې تند مات کی ادا بل خسکه نشي وجعل بينهما غرزولې په ما بین دې کې برزخ حاجر دا چې سم یو حاجر دې منله د دې خوګوبو د ترخوبو په منځ کې یو پوله د پوله چې ممنوع دي خلط دواړو دواړه خلقيږي نه د خوږي او بزان رواني ترخي ځان رواني دي د الله دی قدرت ته وګوره او هو الذي دا بل دلیل له دا الله غزاد دغه خلق من الماء بشرا پیدا کړی دی وبونه بشر دې وبونه بشر پیدا کړی دی وګوره پلیته وبونه فجعله غرضه له نسبا ذا نسب اصلا وفرعا ما ماګانو ته دی وای چې راشي وکانه ربک قدیرا الله دا نظام ګرځول دا د دنیا د خوالي د پاره چې دی باندې یو بل باندې سہولت نو دا د انتظام له کړې په دنیا کې دا هر څه د تعالی پیدا کړی دي او تعالی دا انتظام پیدا او تی پیدا کړی ته د الله توحید نه منې خر نه قمقله کنه کافر خر نه کم کړل الله د لپاره ارث پیدا کړ هدي د الله توحید نه مني يعبدون ويعبدون من دون الله دي سره د دې دلایل د قران نه عبادت کی ما سوا د الله تعالی نه ما ذا خدایان لا ينفعون چې نه فن رسي دي تکبري ولا يضرهم نظر رسي دي تکني بلي وكان الكافر ده كافر شيطان وکان الکافر للشیطان او د کافر د فارش علی ربی پر ربان زویرا شکوا کون کې یعنی معین معین امدادی شیطان لګیال خلق کافر کوي وایي نو د شیطان د پاره د کافر وکانل کافر دا کافر د پاره شیطان خیم ذات کوي دغه شیطان ورته کم کاروي ظلم هغه کوي نو کافر د پاره پر روح خپل باندې ظهیرا امدادی د شیطان د شیطان امداد کوي کافر ها او د شیطان مرګره دی اوس تسلی ور کوي وما ارسلنا کما نه لګي تعالی الا مبشرا مگر دې ور کوونکې و نذیر يرونکې ته په زیر ورکا وی روا قل ورته وای له معاندین دی معاندین ته وایا ما اسالکم علی من اجر ته سوال نکوم تاسو نه پدی بیان باندې د اجر دنیوي د اجر دنیوي تاسو نه غواړم زه به تاسو نه غواړم نه بیانو به ته مفت د الله د رضا لپاره خوښوي هو کې اوسره د خدای لپاره یو شی راکړي منا جمع تمنشته الا من شاء مگر ناغه سوچ رضا او شي يتخذ الى ربي چونی سي روح خپل ته سبيل لار سوق لار نسي رب ته څنګه ايو شي راړي وي دا واخله دا خیراتی دي دا مثال تحفه راوړي دا دا طالب راوړي دا خیراتی طالبانو له زمون په بیکارای باندې الله عالم دی ظاهر ته یو انسان ته ځان خخ کاریږي په میان کې دا ټولو نه بیکار دی یو بیکار وي او ټولو نه کوي هغه به صفات دي الذين الله الذي غزات خلق السماوات پیدا کړی د اسمانونو ازمکه وما بينهما چې په میان کې په ستت ایام په شپږ ورځې کې په شپږ ورځې کې هنځای پیدا کړ طالبانو پښپګ من ایام انو دا ایام پښپګ ساعت کې پخپ شپګ جهات کې فی سته ایام شپګ ساعت وایا شپګ جهات وایا او شپګ رد وایا ثم استوى على العرش بیا مستوی شي الله تعالی په عرش باندې کما یلیق بشانه چې دا غشان سره هغه مناسبي دا د متشابهات نه لقا دې په معنا موږ نه پوهیږو ثم سوا على العرش بیا مستویش الله تعالی په عرش باندې کما یلیق بشانی هو الرحمن دا الله تعالی رحمان دې دا رحمان ذات دې ان رحمتي سبقت على الغضب لا رحمان دې ور کافر ورته کنزل کوي الله ورته غل نه کوي کافر مقابله کوي الله غل کافر لګیاله د الله دوست وجني الله ورته غل نه کوي ذات الله تعالی صابر ذات دی والله تعالی وی خیر تعالی خو جنت دی کته مرشو جنت ته ده دا د اوس په ټول عمر په دوزخ کې بیایي پر رحمان فاسأل بي خبيرا سوالو کده دی الله تعالی فاسأل بي ندی الله تعالی خبيرا دا خبردار عالم نه چې عالم په صفات د الله باندې فاسأل بي عنه سوالو کده دی الله تعالی د خبردار عالم نه چې هغه پويږي صفات د الله جلالي جمالي پیجنې وإذا قيل لهم جوبل جديتا في لوغي رحمان لا نو دی وای کافران عمر رحمان رحمان څوک دی ها مو رحمان څوک دی انس دې سیدو کلمہ تامرنا غج تامر کې مونتا تمون تامر کې اپا سیدی ترا مونږه پیژنو نه وزادم زیاتی کې لیدر دا امر دې سیدی نفورا نفرت لا نفرت اتریږي وای شي ان اتریږي خانه لکه خرچ مری وی راته وی وی تری وزادهم نفورا دیاتی گئی له نفرت یرا تریدل الله وی ګور دی رحمان نه پیژني پیدا چا کړی لوی چا کړی راوسته چا رزق څوک درکې ګرځي څوک اته خپل خدای نه پیژني تبارک الله فدریم دل ورته وای ښا تبارک الله دای فدریم دل وی دو دل ویل دي کنه دای دریم دل تبارک الله برکت دې اند دې الله تعالی برکت په دنیا کې ور کوي برکت په برزخ کې ور کوي برکت په قیامت کې ور کوي دا دې برکت دې ښا برکت د هند دی الله تعالی برکت دی له ذات دی غ برکت ور کوي تبارك الله برکت دی هند دی الله تعالی الذي اغذات جعل في السماء بروجا ګرځولي پاتمان کې برو غټ ستوري د ستورو ته وره دا یو ستوري د دنیا نه لس چند زر چند زیات ښه وجعل فيها ګرځولې په دې ارمان کې تراجن دیوا دا سراجنا د رضی دا نور وقمر منیرا او قمر روخان د شپې دا سراج نور ګرځولې ښا د رضی یو دیوی ګرځولې دنیا ته رڼا ورکي وقمرن اقمر منیرا د شپې روخانه هغه د شپې ګرځولې دا د رضی ابي لنور کوي خانه ویلی نه ورکوي داسې لوی ذات دی وهو الذي بل دلیل یا نجوم نه مراد رسول پاک وی اذا ذکر النجوم فاسكتوا واذا ذکر القدر فاسكتوا واذا ذکر الصحابي فاسكتوا چې زما صحابه ذکر دي به دې بيو نشي چپ شي ستوري ذکر دي په پته نه پويږي چپ شي صحابه ذکر شي به دې ویو نشي ښه فسکتو تقدیر ذکر شي اذا ذکر القدر فسکتو چپ شي هو الذي دا الله غذات جعل الليل ګرځول شپه ګرځول شپه د پار د آرام والنهار خلفتا او رزق دا خلیفه دا د شپې شپې په رد را دي ښا لتحصيل العلوم والمعاش في النهار خلفة خليفة رحمة لله زما رحمت سره لمن اغشال اراد چې اراده لري اي يذكر چې یاد کی الله تعالی یاد کی الله تعالی اي يذكر ذکر کی الله یاد کی یودا شپه یاد کی رض یاد کی د شپې الله یاد کی د رض الله یاد کی چې الله شکر دې ګور مونږ باندې په جیټ کې را باندې جمع جوړ کړل کنه او شکریا د خدای نشو ادا کول طالبانو دومره یخنی کړی ده دا دا الله شکر ودا کوي او شکر لله وای فی موسم یخی ای ذکر چې ذکر کې او اراده شکورا یا اراده او کې شکر گزارای دی با شاکر شي د الله اراده وو کې د شکر گزارای الله تعالی شاکر بشي او قدر دانی وو کې ښا وعباد الرحمن او اراده شکورا دا شاکران څوک دي عباد الرحمن دي ښا دا شاکران چې دي شروع کوي په اخلاق د شاکرانو کې دا اخلاق د شاکرانو بیانې عباد الرحمن عباد الرحمن الذين هكثان يمشون على الارض چې دي په مګوان دي هاو نن په تواضع سره ماشین هنیئن تواضع سره اوی په ما بین دې کې قائم اسراف نه سخا کوي نه شمواله کوي د دې په منځ کې ژوند خلې ښه د دې په منځ کې ژوند خلې سخا کې وایي په شل روپۍ یو شی کېږي ته په سلمان اخلنو کوم ځای ته بدی دا بعض خلک گاڑی دي په لز په لز لکه واخلي نو په اته لکه خرج کی نو نتیجه بیا د کلی نو تختی کله دا کار کې نو بیا خود د کلی نه تختی نو موږ د کلی نو تختی دا نور کولو نو تختی دا نتیجه ده ولې اسراف کوي مسرف دی هم مصرفي دغه شان ته انو دا ولم يقتلوا وكان بين ذلك وی په ما بین دې دواړو کې قائم والذین عباد الرحمن اغتان لا يدعون مع الله چې نه بلی سره د الله تعالی نه اعلان اخر الا بل لا يقتل النفس التي نقتل النفس التي حرم الله حرام کړی الله تعالی الا بالقصاص الحق مگر په قصاص حق سرا قصاص کې هغه وجل شي قصاص یاد په خپل پزان باندې وای وشوي په خپل اقرار وکي یا اقرار وکي دا په زنا باندې دغه اصحابي بیا به اقرار پر دې پاک به رجم کوي ولا يذنون اذنان کوي ګور طالبان یو خبر اوري چې چرته قتل راشي کنه قتل حقيقي ولا يقتل النفس الذي دا قتل حقيقي دی نو قتل حکمی به ورپسې راځي زنا قتل حکمی ده ولا يزنون زنا نه دا قتل حکمی ده قتل حکمی ولې ورته وایي قتل حکمی ذکر دی دوته نه زنا وکي وای شي هغه څنګه یا خو تختی د لاړ شي اين وړو کې پیدا شي چې وړو کې پیدا شي هغه ورځي بادشاہ یو مومي هغه کچر باترای کې نوکر کې جاهل پاهل دا تلوي کو نو دا جهل قتل له دا جاهل قتل نو قتل حکمی به ورپسې ذکر کیږي قتل حقیقی کی سره قتل حکمی دا به هر ځای کې قران شریف کې ذکر کیږي دا د امر ناکار دی او ناکاروای قول د ناکاروالی خبره د ناکاروالی خپل خزه ته او کې بل خزه ته او کې هغه اتیا دوري خو دې دا اوریدل دي کنه رحیما بتوفیق الحسنات ومن تابع چاچ توبه و باسل و عمل صالحا عمل کی صالحا فإنه دا الله تعالی یتوب فإنه دا من چه ده یتوب راجی کیږي فإنه کدا ضمیر دی من تل من تابع یتوب راجی کیږي الی الله الله تعالی متابا پراجی کیدو سره الله تعالی ته راجی کیږي هر وخت تابعدار دي الله تعالی والذین عباد الرحمن آګسان دي وګورئ وي عباد الرحمن دا صفات ته لا یشهدون الزور ناظریږي مجلس د دروغ تا یو مجلس د دروغ تا یو مجلس د شرک تا دوا مجلس د لبو تا ولا لبي تو کې تماشا نه کوي عباد الرحمن بده فضول تماشا نه کوي چې فضول تنافي اګوري دا تماشا باندې کې خپل کې خبرې کوي راځي وإذا مروا فاوګه چې تیریږي په غلط مجلس باندې م باللغو په لغو کار باندې دا لبي غټول لغو دي کنه مروا کرامات تیریږي په عزت سره سمن کانا و عمیانا راند بلکې عمل کوي هغه باندې وي دا مسله داسې ده هغه باندې عمل کوي عمل کې راولي دغه هغه باندې قضا کانا وړاند عمل پکې ځان تیارې او هغه ته راضي نیک مجلسونو ته راضي کا د پار د متقیانو اماما امامان نو ته د متقیانو امام کېږي ته خو دې خبره ته وګوره متقیان الوی خلق دي اتل کرکړې په سر کو نه نه پوي ا دعا کې یا ربنا واجعلنا یا رب وګرځې موږ د پاره متقیانو امامان د متقیانو ته امام ته امام کېږي دا په ټیک نه ده خاله ا متقیان دی لوی خلق دی اتبی باکا آزاد سړی څنګه ته دا غي امام ګرځي ته به داسې وایخه وجعلنا وګرځه مونږه مقتدین مقتدیان للمتقین د فارد متقیانو مونږه مقلدین وګرځه للمتقین د فارد متقیانو اماما په حال کون د دې متقیانو کې چې امامان وقت دي امامان مذهب دي امامان وقت امامان مذهب ها خپل وخت کې امامانو مونږ دې متقی مقتدیان وګرځي او څه پوه شي وجعلنا للمتقين اماما اوس به علم سره به سوال کوي چې خدای ما د متقیان امام یې کا پرایت دی وګوره تا ته استاد سوال ته وګوره وجعلنا وګرځي مونږه وذريتنا قرة اعين وجعلنا مقتدينا وګرځي موږ مقتدیان للمقل للمتقین د پاره د متقیانو امام په حال کو د متقیانو کې دا حال دې امامان وقری امام امام امامان مذهب دي امام جمع واحد ده هم سړی بی باک شي ګستاخ شي بی ادب شي نو بی ادبی خو تبایی ده باندې حدیث اوس بی ادب شي وی دي وشي نو خرافات وي بربادي وي دا ټول بی ادب الله تعالی دې موږ دې بی ادب نه وسات وای آ امامانه کې کردن اجتهاد هغه امامانو چې اجتهاد کړی دی ها امامانی کی کردن اجتهاد هغه امامانو اجتهاد کړی دی دې تکلیف کړی دی یو یو مسله یو یو آیات نه یو یو حدیث نه څومره استنباط کړی دی ها رحمتي حق بر رواني جمله باد الله دې دې په قبرونو روحونو باندې رحمتونه نازل کی کروڑونه رحمتونه خان کروڑونه رحمتونه نازل کی که مذهب نیوی کنا دا تقلید نیوی دغه پورې وسړی لار نشي وایي غرقیږي با غرقیږي با تباکیږي با دا تش نه چې ته داسې داسې کې په موز کې دا تش ځان نه چې ګیره درېنی ملېشته پرې دې دې ته نه وایي وای شي دا مذهب کې دوره مسلې راشي ما تاسو یو مثال ویل دي هغه مثال دا دی کدا دای دا دغه نه مني امامان نو بیع او شراب په سرو سپینو باندې کیږي ما تاسو ته ویلو یاد ساتي بیع شراب په څه کیږي نو دا په کاغذ باندې ده دا بیع شراب په نیر د شریعت باندې بیا دا ناجایز ده دا چا ویل دي چې په دې 500 په دې ضرور روپو باندې تا غسل خرصول کوا دی لچا دا دا غور کو دا حکم چا وکړو نو دا امامانو دا حکم وکړه امامانو حکم وکړو بادشاہ ته وی دومره سره کینا داغي په بدل کې دومره کاغذ راو باسا دا خلکو ته ګران ده ورزور د سرو د سپینو ورزور او ګران نو دلته کې علي حدیث الا چې سودا په سرو کوي اغسل ورکول دواړه په سرو کوي زبال الصالح حدیث منم نو روپې سودا کو په روپو کې او ځان تعالی حدیث وای شتا په دې خو سودا پر روپو ناجایز ده دغه ته په قران حدیث عمل کې کړ دې په خو حرام کې امام منی عدل ته روپای باندې سودا کې دې ځای کې معنی په دې ځای کې نه معنی دې د تقلید نه مجال لکه انسان یو دغه تیر کې یو وخت یا جاموس ته وګورئ چا ویلي چې می حلال ده دا قیاس کړی د امامانو په سبان دي په غوا باندې په ډیرو مسایلو کې ډیر مسایل دي هغه اصولی مسئلې نه فروعي مسلو کې دا ټول په تقلید وکړه د امام بخاری دی تقلید نه کوي تاسو مقلدین نه که حدیث پس روان یا هغه دا په تقلید وجعلنا للمتقین وګرځه موږ مقتدینا مقتدیان للمتقین د پاره د متقیانو امام په حال کون د متقیانو کې امامان مذهب دي اولائک یجزون العرفه ذا کسان جزاء ورکړي ته بالخانه دور دور بنگلي به په جنت کې بما صبروا په سبب د هغه صبر کړې په طاعات باندې ويلقون فيها ملاقب جري فيها فدي جنت کې تحيه وسلاما زائد مقام هغه خسته زائد جنت ته دا خسته زائد جنت نه خسته زائد بل نشته او د مؤمن نه خسته بنده بل نشته قل ورته وای ما يعبوكم ربي قل کې اثبات رسالت ده قل ورته وای رسول پاک ته وای الله سکی چې تاسو عذابې لولا دعاؤکم کچرنه بلنه تاسو غیر الله لرا ولي غیر الله بلی الله سره شریک جوړوي الله سره شریک مجوړوي شرک مخوي شرک په اقسام سره ټول اقسام پنځه قسمه دي هغه ټول شرک فی التصرف شرک فی علم شرک فی النفع شرک فی الضرر شرک فی الذات ما يعبو بعذابكم ربي باک نکی فعذاب تاسو باندې رب زما الله سل تاسو له عذاب درکې تاسو په عذاب ورکول کې الله ته څه فائدہ ده نو باک نکی سکی الله تعالی په عذاب تاسو باندې رب زما سوره فرقان کې الله فرق کارا کو فما بین د عابد او د معبود کې یو فما بین د عابد او معبود یو فرق کارا کو فما بین د مؤمن او د کافر کې فما بین د جنت او د دوزخ کې فما بین د منون کې او د انکار کوون کې کې منون کې هغه له څومره برکت ورکو چې انکار کوي هغه کوم تا ترین تورثو نو توحید د دې مجموعه حاصل سراوت توحید مدلل په دلایل عقلی او نقلی او طرقه او اثبات رسالت رسول پاک وما ارسلنا قبلك من المرسلين ما نه لګي په خوا تا رسول الله ما غداشه دا تجي سوای دقه شان ما غيوي نو توحید او رسالت تخفیف او بشارت په میان کې شو جنت دوزخ بیان تخفیف بشارت شو تا قیامت شو نو حاصل سره وته لا اله محمد رسول الله دا حاصل را و طالبان او دا کلمه چې وای الله پر ډیر خوشحالي خدای دې زمون په جبو جاری ساتي ځان سره وای سوره شعراء مکی دې خدا شعراء فقد كذبتم تاسو تکذیب وکړو فسوف يكون لزاما نظر عجیب دا جزاء تکذیب لازمه تاسو سره دا به نو راضي دا جزاء د تکذیب دا به لازمي کتاب سره دا به راضي ما يعبو بكم ربي لولا دعاؤكم خا ودلته کې طالبانو سورې شعراء مکی صورت ده مخکې صورت سره د دې سم مناسبت ته تعلق ده ناغي صورت سره تعلق ظاهر ده ښکار ده وشوي والذین یذکروا بیاات ربهم لم یخروا علیها ثم وعميانا چې آیاتونو باندې نصیحت ورکړ شي چرې هغه پای باندې نګری کونو وړوند کونو وړوند په نګری بلکې منیه عمل پکې او داسې دواګانې کوي د امامانو تابعي ها امامانو تابعي ادبي پکې اسلاف پته هاي باندې نه ګماني بدګمان نه وای چو خدا خواهی کی پرداکت درد میل شندر تعنی پاکان غدن چې الله یو سړی تبا کوي نو دی وخو خلکو په لګیا شي دا شو د دې ربط ته ما قبل سره څه شو ربط ته ما قبل سره یار انکار وکړو کافرانو اني من له دعوا د تبارک الله دا دعوی نه منله نو الله تعالی ورته په اخر کې وی فقط کذبتم فیکون لزاما لازم به په بدر کې فول شعراء کې وای فول شعراء سورۃ شعراء کې وای فقط کذبوا دې تکذیب وګوره تکذیب وکړو دې کافرانو تکذیب وکړو چې تکذیب وکړو بسم الله شروع کو پنوم الله شروع کو پنوم الله تعالى الذي يعطي يعطي نبيه قوة نبوته وللشاعر قوة الشعر فلا يقدرهما على ما يقدر عليه الآخر چې بل څه قادر سین میم الله عالم دی په مراد خپل سره د دینه متقدمین ټول دقه وی طالبانو او تفسیر رحمان روح المانی نور غیب کې وای دا خو دریاب دی من به نه خپل ایسه واخلو په حقیقت الله عالم دی او مجاز دا دی ظاهر کون کې د شبو ده شک شبې باندې بودي اطمینان باندې راشي او دا شک شکونه شبې باندې ځار دا سي کتاب من نازل کو توی طیبات الاخبار سین سنیت الاثار کله چې صفت د کتاب په توصیف د کتاب المبین اشاره الى دلائل النقلیه دا دلائل نقلیه و پکې او توصیف د کتاب چې په خبير او خبير او علیم حکیم سره وشي بیا بدلایل عقلیه پکې ډیری ښه نور دلایل بډیر او همیشه چې د کتاب صفت په مبین سره وشي نو بیا عقلیه دلایل نور نقلیه دلایل دې نه شو اول کې اثبات رسالت حقانیت ته قران تلک آیات الكتاب دا آیاتونه د کتاب دی المبین چې بیانون کې دي نو آیاتونه دی یو د کتاب د قران مبین قاره او په کافر باندې چې ګوره موږ ورته واو د ایمان نه راړي من الحزن لغمنا الا يكونوا مؤمنين د دې وجنه د ایمان نه راړي بعد الدلائل في سوره الفرقان پس دې دلایلنا په سوره فرقان کې ذکر شو د ایمان نه راړي تخفیف ورکې په دې کې ښه وذالک لعدم ارادتنا اذ زګه ان نشا الله وی زول ایمان نور کوم بی ادب دي بی ادب سره ته ایمان نور کوم ان نشا کذا ما رضا او شنو نزل عليهم نازل بكم په ایمان د اسمان نه آیه یو نشانه معجزه دا دې نشانه معجزه بنازل کوم ور بکم فزلت وبغرذي اعناكم گردنون لدي يعني طول رؤوسهم وجماعتهم اعناقهم گردن وی لها اغنشانه ته خاضعين تابعدار پس هغه ته وګوري رو را جاړي با هغه ته وګوري ته وای دا لاس شي دی دا لاس شي راغه بره به وګوري با هغه نشانه ته چې ورازي تباکیګو نو کور ته شي نو خوب کول شي تاسو نشانه به پیش خوش خو دې دې نور ته وایي ضربې لکته لړشه نسوک به خوب کی وي کدا نور یو ضربې لکته راغی مثال نو بیا به سو خوب کی د ګرمای نه اخو ور دې دا خو دور یو کوله د ور بلیږي ور دې دا خو الله تعالی په ملائکو باندې دا ټول چې ځان ته ضرور وای کنه دی بیا ډیر یریږي اعناقهم رؤوسهم وجماعتهم سرونه او د دې لخرې د دې ډلې لا خادعين تابعدار وي یو نشانه کوي پیش کړه وما ياتي من ذکر نرادي دیت من ذکر مشتمل په انواع د رحمت چې قران دی من الرحمن جانب الرحمن محدث نوې کلام نوې کلام راځي آیاتونه راځي یو سورۃ دو سورۃ تسل آیات لث آیات الا كانوا عنهم معرضين مگر دې ادارې نه اعراض کوونکي سابقا هغه اعراض کې داري فقد كذبوا في تكذيب بعد الاتيان به بعد الاتيان محاسن د قران بالوان المحاسن په قسمه قسم رنگونو سره کانو بی استاذون دی وی استعداد کول الله وی اوریخا تخفیف ورکی اولم یرو ایدی نګوري ال الارض زمکتا نظائر نظائر د محاسن اولم يروا الى الارض ان غوري د زمګي ته کم امبتنا ډیر می علاج امبتنا زرغون ډیر می زرغون کړی بیا په دې زما کې من کل زوجن کریم دار قسم زوجن منک قسم کریم من خستا هر قسم خستانا دا بوټي واخو پسلونه کلونه ان فی ذلک پر مذکور کې لآیه دلائل نقلیه دلیل عبرتا نقلیه تا بوټي ونی هرګیاي کې الضمیر ویل وحده لا شریک له دا ټول دلایل نه دی وګوره ورته فما كان اكثرهم نو اکثر دین مؤمنان دې اکثر دې اهل مکه ایمان راوړل کی یو دا علم کې ایمان نه راړي کته ورته آر سو وای مینت بکورت لپاغ یو یو تا دو تا ډیر تا په جمع کې انفرادي اجتماعي نیمه نه خان پر کې بند کو هغه بند کو شعبې هغه شعب کې دغه بند کړو کنه دوه کاله بایکاټ بایکاټو ور سره انو داسې لوی ظالمان دي وما كان اکثرو دې اکثر په دې اهل مکهونه مؤمنان په برکت د الله چې برکت الله ورکي قران الله نازلې معجزې د الله په اختیار کړي علامې نشانه د الله په اختیار کړي دی عقل باندې معلوم کړه د قران نه مخصوصات باندې معلوم کړه د مکینا احوال امثال سابقینو احوال امثال سابقینو وګوره عقل باندې په نقل باندې د زمګي ته ورشه وګرځا العزيز غالب الرحيم بتاخير العذاب و انجاء الاولیاء کما ينجي موسى وقومه من الموت لکه نجات ورک موسی علیہ السلام قوم د المؤمنان لرا رحیم معنا دا و ان ادا اوس ورته وذکر یاد کړه ان ادا په هوا کې چې आवाज وکړ رستا موسی علیہ السلام ته اور روانو انیت القوم الظالمین راجقوم ظالمانو ته بلکې مدین ناراضه راشه ته قوم ظالمانو ته ذاتي بدل له قوم فرعون چې قوم د فرعون دی الا يتقون الى تقوان کې اوس بلبل سوي وي قالوا موسی عليه السلام رب اي رب اني اخاف ذيرهم ان يكذبوني چې دې تکذیب وکړي زما به رسالت دې تکذیب وکړي زما نو دې چې زما د رسالت تکذیب وکړي زه غوسه کېږم وحين اذن يضيق صدري نو په دا وخت کې زما سینه تنګي ښا وحين اذن يضيق صدري زما سینه تنګ شي چې سینه می تنګ شي غوسه شم ولا ينطلق لساني بیا زما جبه کولاو نه چلیږي بیا زما جبه نه چلیږي سړی ډیر غوسه شي کنه بیا خبره نشي کوله نو ته مهرباني حالته وقل العقده من لساني دا دا غي تفصيل شقه القران يفسر بعض بعض نو غټوا د پیغمبر جبه کې لقنت ني پیغمبر جبه کې لقنت ني ښا انو ولا ينطلق لساني فارسل جبرائيل ولګه جبرائيل الى هارون جارون عليه السلام ته هغه زمانه مشر دی هغه راځه مرګره کلی ګونو معینا لي فيفهموهم ولا يفهموا عني که زما په خبره بدګنی زما خبره باندې وې نشي نو هغه فصیح هم دی بلغه مشروم دی مشروم دی ابل ما ته غوسه دي هغه ته غو نه دي غوسه ما ته غوسه دي هغه اور فاتیا راشی دواړه دی فرعون ته فقولا وای ورته دواړه ان رسول رب العالمین ان كل واحد منا وای رسول وظفعول له یو دوا درې په برابر دي ښا موږ ټول رسولان رب سایو چې رب العالمین موږ استاد دې رب سایو چې رب العالمین را لګلیو ها خطا غوړو کې الم نربک فینا ولیدا اے نوی ته پاله له شوی په مونږ کې ولید ولیدن وړو کې هلکه ته مونږ کرا وړو کې نوی نوی شوی دا کې تحقیر ور کوي ښا اے ته نوی نوی شوی په مونږ کې وړو کې مونږ ته مونږ کرا نوی نوی شوی ولیدن وړو کې فینا په مونږ کې ولیدن وړو صغیرا ولبست فینا نوی ثار فینا په مونږ کې من عمرک سنین د عمر ستانه ته ډیر ناشاکر وي د نعمت د تربیت ته د نعمت د تربیت ناشاکر وي کنه تا خو د ما تربیت ته نه کتل ګوري ښا د اعتراضونه کوي د موسی علی السلام یو جواب ولا داسې ور کوي چې مازغه ولا وی خي رسخه ان دا قال وی موسی علی السلام او بالکل اوس اقرار کوم فعلتها کلمه دې لرا دې قتل لرا فعلتها کلمه دا قتل قبل النبوه وكانت خطا هذا قتل خطا او بل مې ذکر کړل دي وانا من الضالين کوم زده محبت کوونکو نه بني اسرائيلي ترا معنا باندې پوه شوي هذه نه چې بل څه غول خوري یا ساتیخه که گمراه دی وي خو کافر شوی که د پیغمبر ته د گمراه نسبت دی که کافر شوی وانا من الضالين او ده ازوم ده محبت کون کې نه بني اسرائيل سره زما د قوم سره او مسلمانو مو سره محبت کو ذکر ملاو اوس ورته جواب ورکړي الم نو ربک فینا ولیدن فتلک نعمت دا تربیت ستا اذا تا کرلو شوی دا مهربانه دروسته مست احسان ستا ډیر خواري دروسته تا کرا فتلک نعمت دا تربیت تمنها چتی بار کې احسان کې چتی بار کې پما یعنی احسان جکاوه پما باندې تمنها چې ته احسان کې داغي علی په ما باندې دا تربیت ستا په ما باندې کې احسان دی چې تا کرلو ایدم لا نه دا خوستا احسان د تا کر نیم درسته دا تا چې زما تربیت کړې دا تا احسان نه دی دا سده لا بل هي في الحقيقه ان عبدت بني اسرائيل تا عبید جوړ کړی بنی اسرائیل تا په ظلمونه باندې په کول خراب خراب کارونه باندې په کول دا استاد ظلم د تا کار دروسته ستا عدل قدیم روسته دې فرعون له مازغوی کړ وای شي څه سواجه ستا عدل راوسته ظالمه زه استاد ظلم تا کار راوسته ان عبلا بل حقیقت ان عبدت بنی اسرائیل تا عبید جوړ کړو بنی اسرائیل پای باندې ظلم کو استاد ظلم د وجه نه ماشومان دول زر ماشومان د قتل کړو نه زر حملونه ساقط کړو ته خو دومره ظالم وي او د خدای دا وکړه ټول د خدای په دا وکړه لا بلا د معرفت د رب العالمین سره قال وی موسی علیہ السلام رب السماوات مربی پالون کې د اسمانونو دی ول ارض او د زمکو دی وما بینهما غج په میند دی کې لهدا کافی لتعریفی دا کافی لتعریف لرخه ان کنتم موقنین کې تاسو موقنین یقین کوم کې بیان الله خلقها چې الله زمکه اسمان پیدا کړی دی مخلوق چې دا یو ورته خلق د قدیم حادث ګرځي قال وی موسی علیہ السلام ربکم رب تاسو ربکم رب تاسو پالون کې تاسو دې پالون کې د پلارانو تاسو دې تاسو تربيت کې د پلارانو تربيت لکړې اولینو ربکم الاولین ربکم آبائکم الاولین د پلارانو اولینو المسلم حدوث اداغه حدوث مسلم دي عنكم تعالوا تاسو پلارانو کنا ان کنا او کنا هغه چا پالل دا حادثو کنا کله حادثو کنا پور نکدي حادثو کنا نو دا غي تربيت چا کړل الله په بوجل قاله مشرق آل مغرب پالی دوا جنوب او شمال پالی درې و ما بینهما زمکه اسمان میت کې چې دي سلور ټول پالی ان کنتم تعقلون کې تاسو پویدون کې ولما علم کمال فهمه هر کله چې فرعون ته معلوم شه کمال د فهم عجز عن المجادله د بحث کولو نه عاجز شو بحث نه شو قال وی وی او دباو کوي حتى تموت جیل کې به مرش جیل کې به واچوم قال موسی علیہ السلام ورته ښا ما جیل کې چې او لو جیتو کا اگر کرا غلم تا تا بشیء مبین ومعجز بشیء من بمعجزات ومعجزو مبین ظاهر خکاره کار معجزه در ته پیش کوم بیا به ماجن کې چې قال فرعون قال وی فرعون فاتبی ترات لوګ په معجزه سره کوم دی معجزه ان كنت من الصادقين کې ته صادقاننا دې ناز او خپل محل کې او ډېر لوی په دم دوب کې فالقى عصا ويغرض الامسا فرعون خو دنه لار ابن خلدون لیکلی دی دنه دو کو په بد حال باندې په وزیرانو په دې جوړ دستونه کې غلو کې پراتوخه یرینا دا حالا داسې بد حال دا یو ونذع یده وی باس الله اسفل د گریوان نه پیجه وی پیدا یبه دواو نه غا تک سپینو لکه شمس الناظرین لذر کون کی هغه جوړی ده بل معجزه ورکا لما خاف ويريد فرعون من ايمانهم ولا خلق وطول ايمان راړي به موسی او موسی عليه السلام باندې دا خدای دې معجزې پیش کړې چې زمونږ نه غلو باسل او دوی به ټول په ایمان راړي دا خو داسې معجزې پیش کړي ټول خبره بدلې ښه همیشه چې د حکومت یو ځای کوي یو رابطو کوي کنه ان بل ځای به یو کار وکړي تا تاسو کې بم خلاص کو تا تاسو کې الته کې کافر ورکړه امریکای ته بوتله چې هغه بوتله نور دې په بم خلاص چې دلته خلکو خیال په دغه قرض هغه بوتله ته د خلکو خیال بدلی دا د فرعون بچی دی تاسو ګوري فورا هغه خیال بدلی قال الملو فی سردارانو انو حوله چا پیرې دنو ان هذا لساحر دا موسی علیہ السلام ساحر علیم دی په باب د سحر کې او دا غړلې ساحر دی یرید اراده لري یخرجکم جغارج کتاب من ارضکم دزمګي ساتونه ويقبض عليها قبضه کوي اسلام آباد غواړي وما ذا تامرون تاسو سامر کوئی په قتل لکه قالوا سرد وزیران او سردارانو ارجه اخر امله اخر قتله لالا تنصب الى العجز والظلم رستو کا قتلو ما بیا بنسبت کی بین الاقوام کی ظلم عجز تا الکه موږ باندې باز کې موږ له انعام منام براکه کنه ان لنا لا ان لنا لا اجر خامخام لرب اجر فوق الاجر العسكري موږ له وسخات نام راکه اته موږ باز نه کو ان كنا نحن الغالبين کې موږ غالب قال فرعون ورتوي او نعم او نزيدكم التقرب تا زیاده به موږ تاسو تقرب ځان ته انکم تاسو اذا په دې وخت کې من المقربين زما د مقربین نه به تاسو بلې کار وکړي ساحران ته وي ساحران میدان تراله قال لهم موسی ویت موسی علیہ السلام دی یول ویل موسی علی السلام تاسو تاسو پیش کوي ګوره موسی علی السلام ورته وینا تاسو پیش کوي چې پته ولګي قال له موسی وی ته موسی علی القرآن تم ملقون پیش کوي هغه چې تاسو پیش کوونکي بما عندكم چرمان پاتې نشي پړو فالقون پیش حبالهم رسای اتیا ذره ټول درو ویلي دي دا خو ساحران دا فرعون په سحر راجم کړ تلقف ما يافقون لری کړل یو نوړای کړل او نابود کما يافقون هغه چې منقلب کړیو په سحر او چې ارته معلوم شو فرعون ملامت قوم او ټول په یره کې شو هم ملامت شو چې ورپسې شو روش شو فولقی السحرة ساجدین پریوت الساحران سیده کون کی اللہ تعالی تا ایمان راڑو قالو وی وی آمنا مگه ایمان راڑو بی رب العالمین فرب العالمین بان ایمان راڑو فرعون وی رب العالمین ځان توی کنه بدل ته ذکر کوي ذات بدل نه رب موسی و هارون چې رب موسی علیه السلام او د هارون علیه السلام دی او فرعون ډیر ملامت شو دغه شپې ته درو او یا درو ساحرانو اقدم ایمان راړو شپږ لګه دې زره خو بنی اسرائیلو په مصر کې اقلیت کې اچ دا ور سره کې نو ودا ولا کایګه ټول اوس ولا کایګه قال وی فرعون آمنتم له تاسو ایمان راوړ په دې موسی له پر رب موسی اجمعين تول قالو تبا تاسو کو سولای کوم فرعون ورته یو لا تخفا او نه کې بازاندو ورغی لس وجی ایمان راړو دومره کلک شو قالو ای ورته لا دوی را علینا فی ذالک نشه باغ په مونږ باندې پدې زکوا فقد ما انتقاد نفقه په موسی عليه السلام او حینان وحم او موسی عليه السلام ته فرعون لشتیار کاغذونه لشتیار کو په سبانه دی افتینه و یو یو راولي زر زر کسان دو دو زر پینځه پینځه سوا حالت به ونه تخجوي ونه ته به خجوي وو ورندوي به الله موسی علیہ السلام ته خبر راولېګو فارسل په انو ان وحینا الی موسی ان تر به بعد روان چې په بندګانو باندې زما بنی اسرائیل ټول ځان سره تا شپې روا اثر د شپې بودا عبادی بندګان انکم متبعون تاسو په تابع شي بعد ما وصل الى الباس ورته دریاب ته حاشرین جمع کون کی جمع کون کی اسکر لرا اسکر راولی وی شابی کسان وی ان هؤلاء دا موسی علیہ السلام ادا بنی اسرائیل لشیر دی متن یو ټوټه دی یو ټولګه دی لشیر دی متن قطعه من النار یو ټوټه یو ټولګي د خلکو نه قلیل لګ د زمنګ نه تختی شپږو لکه کسان دي وانهم لنا ادي من لرا وانهم دجي لنا من لرا لغایتون غوسه کوي موږ خپکې غوسه کوي ځان ته د زمنګ نه تلې شي د غسدي بیړای نشته کشته نشته دی بیړای به زما د امر نه تلې دی نشي ما نه تاسو کې ګذر کې حاضرون خائفون بعال الله يقول الى الناس يقول الناس قد ظلم فرعون على بني اسرائيل الزاما حاضرون يريون کې دی به زمونږه خلکو ته ډیر دغه کوي بدرت بوای کیره ظلم را باندې او په دې طریقه باندې دا دې دا دې دا دې وخت نور خطو کې جو دی ور پسې فوجان راځي چې نور خطه کنه امولامان کې ادم بیا راځي مشو شابه هذا کافر بجې او حکم حکم ما ترى الجماعه وي روان شي دی ور پسې فرعون ځان یو زړه بيزي ګړې لاله کړه زړه ګړه په دې دا عمر مال پوخ کوي زر اعظم وی واپس اسکر خو زید کور ته دی کافر کارو کار به غل کو روړای به کور خړل دا چې حکومت ما یو پاکستان دی دی یو دا غلی دی یو کار و بل کې روړای به کور خړل دا دوه ملکونه دي نور نشته هر ملک مزدور له روړای ور کوي هر ملک مزدور له روړای ور کوي دې د فاتیرو کې په کارې دی جوړه ورکول کنه هغه ځان کور ته راځي تا به دومره ټیکسونه ولګول چې هغه دای دی بچونه کې فرعون ظالم او دا اوسم ظالمان دي دا هم نو سیر راغلي دي خدای دې ته منګه وساتي الله دې تبارک نو دغه ورته وی کنوز نو مقام فلما طار الجمعان قال اصحاب موسی و مؤمنانو مرګورو د موسی عليه السلام او موسی عليه السلام ته اختایبا ان لمدرك المنقور رسول شو او غدي روان دي تو تم او په لکونو اتیا لکه کسان را روان تاسو قال ورته قالو موسی علیہ السلام کلا نه نه نه هیڅ پروا نشته انما ی ربی ما تر رب زما دې سیادین درجه ما ته دې کی طریق الخلاص عنهم طریقه د خلاص را توخی رسول پاک مرګری ته وای لا تحزن ان الله معنا مخفقیږي الله من سره دی من سره دی او موسی علیہ السلام وی ان معی ربی من سره معیت ربی دی ښا فاوحینا الی موسی وحیمک موسی علیہ السلام ته ان اضرب بیاسواک البحر و په امطاق په سره دریا ما امسا در څخه وه فن ونشوی و نو دول سټوټیشا فن فلق وچوی دو دریا فکان کل فرقه هو هر فرقه هر ټوټه د اوبو فرقه هر ټوټه د اوبو کتو دل عظیم پشان د غر لوی کتو جبل عظیم لوی لوی غرونه ته درې دل زمکه نه پر پور په منځ کې لار جوړ کړ لوی لار تاسو لوی لار جوړ شو لارو کمل تاسو پندره کوټی کنه خلوی لار جوړ شو فرعون درې د چې چل خو دې دا خو مانولې دي دا خو چل دې زګه د وبو ولاړې دی یو بل تخکاری یو بو شیشه مونته کنا کارې دل لارې وچی بالکل دړه خطا دی ودرې دو مخکې کوي شابه مخکې شابه واګي ولا والا مکیشه نو چې دې موږ ټول فوج دې دا نه ته ته ته ته هغه ډیر لارو چې هلته ور ټول میانس کې رااله چې یو ته بهر پاتې نشو نو الله ابو ته وی جوخ شي ابو ته وی راجو او او وی راجو ته ګری خان ما یا نو حمدونه وی دغه مزي واذلفنا ثماني ذیمکو کریم کو د دې اهل مکه نه ایمان راوړون کی اهل مکه ته مونږه تاسو ته دا قصه وکړه کنه نو نه دي اکثر د اهل مکه نه پرې قصه باندې ایمان راوړون کی دا په ټول ځایونو کې دغه شان وایي ان دي اکثر د دې قوم د فرعون نه ایمان راوړون کی دا ته هغه ته راځي کوی دواړو ته راځي کی ښا وان ربک الاول عزیز الرحیم رستا عزیز او رحیم دی دا د عزیز او د رحیم تشریح ده وتو عليهم اولو قريبان نبا ابراهيم قصه د ابراهيم عليه السلام اذ قال لابي چې وی وپلار خپل تو قومي قوم خپل ما تعبدون تا چې عبادت کوي قالوا غي ورته نعبد اصناما من عبادت کو دا بوتان فنذل لا همیشه وغير عاقفين مقيمان وان توالو انو وان تلو الجواب بقول ولوي جواب راکا په بل وجنا بلکې مونږ ته مونږه آبا انا پلاران خپل كذلك يفعلون دارنګ به کول مونږ پلاران کول خر لکه دا مونږه نیولې يفعلون کول قال وی ورته ابراهيم عليه السلام افر ايتم خبر راګی تاسو ما ذا خدایان کنتم تعبدون جتاسو دي یی تاسو جتاسو عبادت کوي ليس بمستحق للعبادت دا خو بوتان دي مستحق د عبادت ندي انتم تاسو و اباؤکم پلاران تاسو الاقدمون مخکینی پخوانی انهم دیجری عدو لی دشمنان زمانی الا رب العالمین مگر رب العالمین فی الدارین تاسو خدایان تاسو خو زما دشمنان دي دا بیان د تربیت کې ګوره زما رب دا صفات ده دا صفت د رب بیان ابراهیم علیه السلام الذي رب زما رب العالمین هغه ذات ته زه چې عبادت کوم رب العالمین دی رب العالمین څوک دی الذي هغه ذات دی رب العالمین هغه ذات دی خلقني چې پیدا کړې ما لر فویا دی هغه هدایت کی ال الدین دین تا والذي هغه ذات ويطعمني هغه طعام راکې ما لر یشفي او یسقین او تګشم او براکې وې اني سقيم بل فعلوا فاعلون فهذا اختي يوم الدين فرد جذابان دي رب هب لي اي رب وبخماته حكما في الدنيا في ديننا فدين کې والحقني بالصالحين ام الحكم كما يوزای کې د صالحان سره یا بخنه او پلار زماته دا په خوا د من نه ده دا په خوا د من نه ده چې من نه وراغلی چې بخشش مو غواړي دا غینه پس ټیک دا سوال کوله واغفر لابي بخنه او پلار زماته یو هدایت او پلار زماته انه كان من الضالين او دا دې پلار زماته ګمراهونه ولا تخزني مرسوا کې ما لا تعذبني يوم يبعثون ورځ د باس کې برد د بعث کې نو ابراهيم عليه السلام ولا تغريني يوم يبعثون نو انت کې ابراهيم عليه السلام د افطار به په دوزخ ټول به پیجني پیجني هغه ډېر مخاوري سړی وکنه ان ابراهيم عليه السلام چې ورته وګوري نو دی به خفشي ابراهيم عليه السلام چې ابراهيم عليه السلام خفشي نو الله تعالی به د شکل واړی په بل شکل وایي کی په بل شکل وایي کی خان حافظ الپوری او ځای کی وایي د جهنم نه مې اوساته یو شعر ویل دی چې زما شکل په بد سیر نشي زما شکل په بد سیر نشي په بد شکل نشي خنزیر را نه جوړ نشي ویرا نه جوړ نشي خر را نه جوړ نشي سپیرا نه جوړ نشي زما شکل اوس آتی چې په بصیر نشي حافظ الپوری او دا یو پټای ویل دا ډیر لوی پټای دا هغه کې دا شعر ویل دا د اوس پینځه سو کال کې او ډیر لوی ولی الله نو دا شکل به الله بدل کړي ابراهيم عليه السلام به بیا نه خپکیږي ویني به نه دا به جنت ته دی نو دا ټول دا ټول تاسو یاد ولا ستلس لیکلی دي ولا ستلس کتابونه لیکلی دي دا ټول له شکل بدلی ښا جنت خو د وخانو د ګړو بيزو ځای نه دی او زمون ځای دی هیګي ګډي ویری پکې نه مونږ پیل شو دا به بدلیږي دا خانه دلته به د شکل بدل شي ان دې به بس دغه شادي هغه به وغفر لي ابي ولا تخزني يوم القيامه يوم مرسوا کې ما او ما عذاب ما پرد باز کې يوم بارك لا ينفع مال ولا بنون چې نه په ونرتي انسان ته مال او نظام یو تنتا برب العالمین رب العالمین سره من وګور تاسو الله سره شریکان کو دو رقم قلو وما ادلنا نجکم را کړم لرا عن الهدى ده هدایت نه الا المجرمون مگر دی مجرمانو الذي اقتدينا بهم چې موږ تاسو په روانو موږ تاسو گمراه کړیو فما لنا پس نشه موږ لرم من شافعين شفاعت کوونکې من الانبياء والاولياء والعلماء والناس والمحب الشفيق ان فی ذالک پدې سره پدې قصه کې لا آیت دلیل عظمت ته معجزه لا نشانه ده آیات په معنا د دلیل عظمت معجزه نشانه فما كان اكثرهم ان دي اکثر د دې قوم د ابراهيم عليه السلام نه ایمان راوړونکي یو وما كان اكثرهم دي اکثر د اهل مکه نه په دې قصه باندې ایمان راوړونکي وان ربک ابته اذا رست على ول عزيز الرحيم انا عزيز دی او رحيم دی عزيز په تعذيب د کاذب باندې چې تکذیب کړي د رسولانو رحيم دی بمن امنا هغه چا چې ایمان راوړي رحيم دی هغه پر رحم کوي بل دلیل نقلی طالبانو یو دلیل نقلی وي دوا دا دریم نقا کذبت تکذیب کړو قوم د نوح علی السلام د رسولانو اذ قال لهم شوي دیتا اخو مرور دی نوح علی السلام الا تتقون ایتا سو تقوا نه کوي ځان نه بچ کوي د عبادت د بوتانو نه ولا تتقون ایتا سو تقوا نه کوي د عبادت د بوتانو نه ځان ساتي انی لکم ذات رسول امین رسول امین یم پر رسالته فاتقوا الله ويرجد الله تعالى نواتيعوني تابدار شي زما فيما امركم به فاغه جزاء امركم تاسو وما اسالكم ذ سوال لكم تاسو عليه پدې باندې من اجر د اجر زغر نه تغوالم نه ان اجر یا نه اجر ما الا على رب العالمين ونجيني نجات راکې ما ته ومن معي هغه چې ما سره دي من المؤمنين د مؤمنانو نه موږ بچ کې الله وی فانجینا او نجات مرګ دی نوح علیہ السلام لر ومن معه هغه چې سره دو او یا دو او یا فی الفلک المشحون په ډیره هغه ډیره هغه بیړې ډکه کې ډکه بیړه یا هغه ډکه کړیو ثم اغرقنا بعض الباقین بیا غرق ما فسرین باقی بظهور الطوفان ان فی ذلک فذی ذر فذی کلا آیه دلیل نقلی دی نشانه دا دلیل نقلی دی فما کان اکثر المؤمنین ندی اکثر د دی قوم د نوح علیہ السلام له ایمان راوړل او ندی اکثر د اهل مکه نه په دې قصه باندې ایمان راوړون چې دې سم شي توبه وباسي ایمان راړي ان ربک په دې طرف صالح العزیز الرحیم هغه عزیز دې ضرور دې او رحیم دې عزیز دې من آثار غلبتی د آثار د غلبینا نیول د عادیان اخذ العاد په تاخير اثر الرحمت او رشد رحمت مؤمنانو باندې عزیز دې په کافرانو رحیم دې په مؤمنانو دواړه ذات دې کذبت بل دلیل نقل سلورم کذبت عاد المرسل تکذیب کړو عادیانو د رسولانو قال لهم فوجوا اخوهم رور دی هود علیہ السلام الا تتقون اتاسو تقوا نه کوي اني لكم ذات رسول امين يم فاتقوا الله ويريد الله تعالى نواتيعوني تابعدار شي زما زما خبرو مني هود عليه السلام ورته زما خبرو مني راشي وما اسالكم عليه من اجر هر پیغمبر دا وایخه وما اسالکم علی من اجر سوال لكم تاسو نه پری بیان معنی من اجر د اجر ان اجر یا نه اجر ما الا علی رب العالمین مگر پر رب العالمین باندې اتبدون ایت جوړوي تاسو جوړوي بكل ريع پار ډیرو باندې ری اوچت ځای ته وی ډیر ری ډیرای ته وی اوچت یو ریعه مکانا مرتفعا مکان اوچت حالکونکم ظالمین بلا رافت و عدل انصاف نکوی ما شومان دا د هود علی السلام قوم ډېر لوی پهلوانان چې ورتلل بیا په دې باندې کتل ما شوم دې خزه دا سد نه ټول به بس لکه د تریشر ویا سره کاغل هر څه مې مرو په مقابله په ایمان کتاب په غي گزارو کو او دور پهلوانانو دور اونته غشه بلړ پکې اي نعمتونو ته وګوره د صحت د بدن واړو لوی و بنینا زامن و جنات باغون و عیون چینی دا دل پیدا کړی دی مزه کوي ني اخاف ذل السلام ورته اني اخاف عليكم ذيريكم پتا سبانه عذاب يوم عظيم ده عذاب ده غرض لوینا من كفران المنعم تاسو د الله ناشکری کوئ د الله ناشکری کوي سم تبابا کی سم تبابا کی وای إني أخاف عذاب يوم عظيم من كفران المنعم قالوا يهود عليه السلام سواء عليه د يهود عليه السلام توي سواء علينا برابر د پمنباني او عثا اے ته وعظ کې یری منګه کنه یری او وعظ نصیحت کې او وعظ اخوفتنا بذالک یری منګه پدې او خیر خواهی کې زمنګه نصیحت کې منګه الدين النصيحه ام لم تكن من الواعظين يعني ته د وعظ کوونکو نه مونږ ته د وعظ اجت نشته مونږ په خپل پلاران یو ام لم تکم من الواعدین نیت دا وعد کون کنا ان هذا دا وعد چه دے دا یو خدای دے اخیرت دے دا دے دا دے دا دے ان هذا دا وعد تاجه خلق الاولین افتراء خلق مانا عادت یو مانا افتراء دویمه مانا عادت ته په خوانو د افترا د په خوانو دا دا په خوانو بوم وی تاسو موایي وما نحن بمعذبين نیم عذاب کړی موږ نه عذابېږو قیامت نشته جنت نشته وی نشته عذاب داسې منکر شو دي ډیر پهلوانانو فکذبوا نو تکذیب وکړو نو عليه السلام فالقناهم هلاك مکغیلرا او دنیا کې په دنیا کې مې الله کوار کې تاسو زو زور طاقت ګورم هنر ګورم ان فی ذلک پدې در پدې کې لا آیتن دلیل له دې کې عبرت دې نشانه دا دلیل له وما کان اکثر مؤمن ان دې اکثر دین مؤمنان دې اکثر نو اکثر دې قوم نه ایمان راوړ سو کسان ایمان راوړو هغه سو سو ما د تویل مخکې هغه ایمان راوړل وما كان اکثرهم ندي اکثر د دې اهل مکه ونه په دې قصه باندې ایمان راوړون دي ښا وان ربک لو العزیز الرحیم ته رب سا عزیز دې غالب دې علی من کذب چې څوک تکذیب وکي عزیز ضرور دې الرحیم علی المؤمنین رحیم دې په مؤمنانو چې ایمان راړي الله په رحم کوي رحیم دی کذب الثمود للمرسلین تکذیب کړو دلیل پینځم دا پینځم دلیل طالبان تکذیب کړو سمودیانو د رسولانو اذ قال لهم اخوهم فاوقي شوي ترور دلی صالح علی السلام الا تتقون ایتا تقوا نه کوي د عذاب د شرک نه تقوا نه کوي د عذاب د شرک نه انو دا دا ویریږي د عذاب د شرک نه انی لکم رسول امین د تاسو رسول امینم فاتقوا الله ویریږي الله تعالی نه فاتقوا الله اجعله وقايه من العذاب زانو ساتي دا الله الله نه توبه وباسي توبه او ويا الله تم بچ کې توبه وباسي الله ته توبه وباسي شرک کفر نه الله تا الله بچ کولو الله باندې بچ کی الا قوم نو الا قوم یونس اغتتا نه نو هغه ته وګوره کنه نو توبه وباسي الله تفتقوا الله واطيعوني تابعدار شي زما وما اسالكم سوال لكم ساعه عليه فدما من اجر ذا اجر ان اجر نه ده اجر زما الا على رب العالمين مگر رب العالمين باندې اتتر اتتركون اعتاد وفريق دي شي غير مكلفين تاسو باندې به تکلیف ناراضي احکام عبادات فيما پدې ځای کې ها هنا دلته کې پدې دنیا کې پدې دنیا کې وسه تکلیف ناراضي ها هنا امنين په امن باندې من العذاب العذابنا ذاتي بدل د امر د مشرکانو مسرفین اعلا مسرف مشرک دغه نابه الذي اغه مسرفان يفسدون في الارض في فساد کې پدما کې به شرک ولا يصلحون اصلاح نه کوي فساد کې اصلاح نه کوي قالوا دی کیف نطيعك مستاسنګ تابعدار شو انما انت من المسحرين فتهری ته سر کړی شو نه تا باندې ته شوه دې ته رسول نه تا ته موږ ته جواب بل بل ته یو خدای ومنه وما انت الا بشر نیت مگر بشر مثلنا په مثل زمنګ باندې زمنګ په شان دی یو باندې موږ ولستا تابعداري وکړو ته زمنګ خبرو نه مانی فاتي بیاات انترات لوګه كيف نطيعك یو بلار به غلی پیدا شي دی وی اوخه او بلار با دلته کې هغه د عقل نقل نه مخالف خبره ده دا ذکر قال هدوا او صالح عليه السلام چې دوا یو کړه ارو دې قتل ګټه وچوي دا ګټینا وغه پیدا شو چې یو غيو قتل رال التماشيل راتل هو خبلار بوا هو خبلار بوا وديريان شو تعالى تقم ده اریان شو نو ورته وی تاسو غواړی وی دا قال وی ورته صالح علیہ السلام هذه ناقه لها دا اوخذ اوخذ لها دې لر شرب نمبر دې وار دې نصیبه ده د سکلو د اوبو ولکم تاسو له شرب نمبر دې وار دې حصہ ده یوم معلوم درته معلومه یو ورځ بداو مسکی یو ورځ بتاسو مسکی اكو یو د ټول کلی کو یې سو یو کو یې یو خان نه بس په تاسو یو ورځ بس کې یو ورځ مداس نو دا به چې لړه ان دي اکثر دي قوم د صالح عليه السلام نه مؤمنان وان ربك بتيت رب تعالى والعزيز الرحيم هغه ضرور دي غالب دي په تعذيب د ګناګار رحيم دي په مؤمنانو باندې بل دلیل نقلی ورته بیان یو دا بل دلیل نقلی ورته بیان یو په پیځ شپغم شپږم نه راخه کذبت قوم لوط تکذیب کړو قوم لوط علیہ السلام د مرسلان قال لو اذ قال لهم فاوك شوي وليتا هم رول زي لوط عليه السلام الا تتقون ايت التقوى نكو تاسو ما اخوفكم عنهم اني لكم رسول امين ذات رسول امين بالرساله فاتقوا الله ویری دا الله تعالی نو اطیعونی تابعدار شي تما وما اسالکم ذو سوال لكم تاسنا علی په دې بیان باندې من اجر اند اجر ما جان سغختی دي لا غار ان اجر ان اجر ما الا على رب العالمين مگر رب العالمین باندې دي امال الله الذي اجر راځي اتا تو نذ بکران تاسو راتل کوئی مذکر ہوتا لنا اشراککم فی العذاب څنګه ما شریکوي تاسو د استاد عمل تاسو عقیده دا ډیره بد ګڼم اوس دیوته موږ دې کلی نه وباسو الله ته سوال وکړ رب نجنی ای رب نجات کی مال را و اهلی اعظم علی مما يعملون دا نجدي عمل کوي دې چې عمل کې الله مال نجات فنجینا نجات مورګ دلره و اهل او آل دلره اجمعين ټول ټول مې هغه بچ کړ الا عجوزا مگر نا غبيډه بوډه خدا اذن لوط عليه السلام هغه خدا فإنها في الغابرين دا په باقي ماندګانو کې په عذاب کې اي باقين في القريه په کلی کې دې رست رست قتل دې اړو چوي دو ثم دمرنا الاخرين بیا هلاک کما الاخرین اغرستنی بعد انجائهم طول قوم څنګه می آیات کو نیو کلی می پیوار دا فکر جبرئیل علیہ السلام ونی سے په وزر کی ټول بروخه جو وی کړو داسې پیراواړو الټا بستیاں هغه وته ولان او دې کلو نه بار چې پاتې شي وغه فسا ابذو مطر المنذرين باران د يرول شو مطرهم بالحجاره دغه د کانو باران ناصاب باران راځي خلک د وبو غي ته نټینګي دا وي کانو ان فی ذالک پدې در پدې باران کانو کې لآیتن دلیل له وما کان اکثر نو اکثر دینا د قوم د لوط علیہ السلام نه مؤمنان یو انو اکثر به اهل مکاونا په دې قصه باندې ایمان راوړل کی ان دې اکثر په دې قصه باندې د خلکو نه نان بچ کون کی وان ربک ابتی سرستا لو العزیز الرحیم هغه عزیز دې په کافر باندې غالب دې الرحیم علی المؤمنین رحم کوي په مؤمنانو باندې ها د عزیز او د رحیم تشریف دادا کذبت اصحاب الایکه دې تکذیب کړو صاحبانو دا بل دلیل نقلی ښه شپږم وو کذبت اصحاب الایکه تکذیب کړو صاحبانو دې ایکه زنګل المرسلین در رسولانو رسولانو تکذیب کړو نو دی یو رسول نه تکذیب از ټولو نه دا یو شان طریقه مرسلین ذکر اذ قال لهم شعيب فاوك شويل شعيب عليه السلام الا تتقون اتاسو تقوا نه کوي ځان بچ گئی ايم تر علی ور بدر باندې وریږي باران انی لکم لوط علیہ السلام دا شعیب علیہ السلام ورتوی انی لکم رسول الامین ذات رسول امین بالرساله دا دلیل نقلی دی فاتقوا الله ويريد الله تعالى ولا تشركوا به واتیعونی تابدار شي زما زما تابدار شي د الله نو یری وما اسالکم ذ سوال لكم تاسو نه علی په دی باندې من اجر د اجر زه څه غواړم نه تاسو نه ما غوښتي نه چره ان اجرین د اجر ما الا علی رب العالمین مگر پر رب العالمین باندې دی رب العالمین برا کوي الذي ربكم بالليل بالكيل والوزن په کېل او په وزن باندې هغه تربيت کې استاسو و دې کې چاله درې د سبب څه جوړ کړی چاله څه جوړ کړی او فل کېل پورا کوي تاسو کېل پیمانه تول او پیمانه ولا تکونو من المخسرین او مګي کې نقصان کوي د کم ورکونکو نه چې کم ورکوي ودینو تول کوي بل قصاص المستقيم په غتل برابر باندې تل باندې برابر تول لچا تلک زیاد نه ساتي ولا تبخسوا الناس اشیاءهم او مګمو خلقو ته اشیاء په کېل او په وزن کې تول پیمانه کې به نقصان نه کېخه اچا چې تول پیمانه کې نقصان وګا خدای پاک ذات تباہ کی ولا تاسو په الارض کوشش مکوئ پزما کې مفسدين په جال کې چې فساد کوونکی فساد مکوئ هغه بار څه تباہ کیږي چا چې تول او بیوانه کې نقصان کړی هغه تباہ شو هغه مال سي لرا واتقوا الذي ويرګي دا غزاد نه خلقكم چې پیګه کړی تاسو والجبلة الاولين هغه قومونه شعیب علیہ السلام ته په تاثیر شوی دی الذين ادعو من جنون الارض هغه څان چې بلی بلی ته موږ د لیوانونو رسالت ته اتا ته رسول وای ته لیوانه وما انت الا بشر مثلنا موږ خو د لیوانه نه یو چې تا ته رسول وو ته خو رسول نه زمونږ لکلی زمونږه د کلی او موږ دی پیژنو ته ځان ته رسول وای استاد د کلی له وجه خدای او سره له کمال ورکی او وحی ورته ورکی نو معنی کنه ولې نه معنی نه دا ما انت الا بشر مثلنا ما بغیر نیت انما انت من المسخرين وما انت الا بشر نیت مگر بشر مثلنا فمثل زمان وان شاء الله لنظنك من ګمان کو ان نظنك من ګمان کو پتا باندې لمن الكاذبين د دروغ جنو مو ته دروغ وای په دې دعوه د رسالت کې په دې خبره کې عذاب مذاب نشته ته مونږه ته یاره الله وی هغه دومره کلب د کافر بچي هغه چرته دا کوي قال وی شعیب علیہ السلام ربی اعلم رب زما عالم دے بما تعملون فاج تاسو عمل کوي تاسو څه غواړئ عمل کوي غر کې دل تبا کې دل هر سمانه او تاسو کې من ناجایز کوي الله عالم دې بما تعملون چې تاسو څه عمل کوي تاسو ډېر لوی ظالمانی فکذبوا دې تکذیب وکړه عذاب یو تکذیب وکړ شعیب علیہ السلام تکذیب وکړ توحید ټول ته ضمیر راځي ښا فاخذهم امن تذیل عذاب یوم الذل عذاب دا غرض د سوري الصحابه هو امطار النار من الصحابه دا یو ګرمي جوړه زنګل ور سره خوا کې واکه زنګلو بس د الله شان دی په لګرمي شو دی په لګرمي شو قسم ګرمي کلی کی او هغه دغه یخ کو زنګل یخ د یو ټول ورته لاړ راشي وي ټول لړ روان شو روان شو واړو لوی ټول اثر روان وې دا خو سم مری دی په باد دی ټول هغه ته لا او دا ګرم کورونه مورونه هرته او هغه کې وسوځیدل التلا غبا یخو چې یخو الته کې لاړ ټول الته کېو او چې څوک پاتې نشو په کور کې دی رکی بل ځای کې ټول راجم شو چې الته راجم شو یو الله تعالی هغه سور راوست وریده ته یخ اقرا چې یخ اقرا اور په ورو هغه با زنګل اور واغست اور په ورو هغه اور واغست تن په ټول دا چر مخکې یو دا پتنګا چې سو دي راته وځل لا پته دې ونشو بیا لا ته دې ته هم نشو چې تبه توبه ون اور ور پسې ته مخ کې رسو به نه و ته خدای د عذاب نه کوم بلد دی شي تا به طول او پیمانه دواړو کې نقصان کو طول او پیمانه د چا دغه نه مني او دای په پګې کو نو نو مخ کې خلاصيږي نو رسو باندې تلې شي ودرېږي او شي وما كان اكثر المؤمنين نه اکثر دین ایمان راوړون کی فإن ربك بدای دې رستا لو العزيز الرحيم او عزيز دې رحيم دې عزيز دې ومن آثار رحمتي نزول القرآن كالمطر العام ده آثار ده رحمت الله تعالى الرحيم دې من آثار رحمتي نزول القرآن كالمطر العام وانه دا قران لتنزيل منزل لرب العالمين لجانب رب العالمين منزل من الله لا تشعر ندي لا غب ندي لا بلس ندي دا منزل لجانب دا الله تعالى انا انو دا لتنزيل انه لتنزيل دا منزل له قران پاک د الله له طرف نه جبرئیل علیہ السلام راوړ چا دې راوړ دې علی قلبک رسول پاک او علی قلبک رستا باندې دا ور کتاب دړل ښا مخکثیر شکنه دلته هم تیر علی قلبک طالبانو دا د زړه کتاب دی دا د زړه دا بڑو ته کوزه هغه مخ کې اوس څنګه تیر شو لنثبت به فؤادك سورې فرقان کې وایي کنه لنثبت به فؤادك فؤاد رته وایي التو فؤاد دلته علا قلبك وي رستا دا بلته کوزوي رته به څنګه کوزوي ها رته کوزول لدی یو وینا ده یو ځدکول دي ځدای کوي دا صرف الفاظ او متن الفاظ او متن صحیح ځکې بس دا ستا قربت لري دقه وایا دا الله قربت اړته کوذول سدي په هر یو حکم باندې عمل کو دا اړته کوذول دي هر حکم بل ته بیانول دا اړته کوذول دي بل مسلمان ته رسول دا اړته کوذول دي بل ته خول دا لته کوذول دي بل ته د عمل تلقین ورکه صحیح دا لته کوذول دي دا ټول دا د زړه کتاب ده سی پاره دل بی کی کتابه بیدینه مولانا روم وای مخو هج دل کې او سنگت دلی کس نور قران است روشن کم سړی چې په نور د قران باندې روخان نیوي اسی غږیږي یا اوسپنه ده نو ګوره چاله چې قران نه ورزي مولانا روم سوي دلی کس نور قران استروشن کم کس چې دا غزړو د قران پرانا باندې روخانه ني مخه هشتل کې او څنګه ست آهنګ خدای دې زموږ زړه کې کلک کړي او عمل دې الله راکړي لتكون من المنذرين چې تیرون کنا ته دا یری په دې باندې قران دې یری کتاب دې خلق او یروي دی خو دې چغي وي په دې د تکړه دی فلانه مړ دی اعلان وکيو لوډ سپیکر په دغه باندې وتړی دغه باندې څه دی یره په کار د خدای دا خدای یره نشته دی خان وجب ډیر ده ورکی نشته دی وجب ډیر ده ورکی نشته دی اغلا قلب کلی تکون من المنذرین چې شي دی يرون کنا او نازل کړه مې په کومه جبه دی بلسان عربي مبين فجب عربي فصيح باندې جبنا بهترین جبل عربین بل نشترقه دومره خسته جبلا دومره اعلا جبلا تمام جنتيان بعربي وي بلسان عربي جب عربي نور علي قال الله ده را لګون کې څوک دی الله راوړون کې څوک دی جبريل عليه السلام چاته راړ لقلب على قلبك رسول پاک ته راړ بلسان عربي مبين فجب عربي فصيح باندې وانه دا قران پاک فی زبور الاولین دې په کتابونو اولینو کې دې څه مطلب موافق دی غي سره وفي زبور الاولین دې په کتابونو اولینو کې دې یعنی مقصد او مطلب د ټولو کتابونو یو دی مقصود او مطلب د ټولو کتابونو یو ده لفی زبر الاول په کتابونو اولینو کې واق په کتابونو اولینو کې ده فيها كتب قيمه او بل ذکر راځي مهيمنا عليه مشتمل لپاره باندې فيها كتب قيمه په دې کې قران کې کتابونه ټول پراته دي او بل ذکر راځي مهيمنا عليه ولا اولم یکل لهم آیت ای نګرځي دی لره نشانه دلیل کافی نه ده ای نګرځي دی لره نشانه دلیل کافی نه على صدقك وقراتك ان يعلمه چوخ خيل ترى خيلتا فما بني اسرائيل چې زکې دي لر علما د بني اسرائيل بني اسرائيل علما زکې ک عبد الله ابن سلام ایمان پر راړو غیر د علماو نه غیبوي ډیر نور خلق ویل خدای ډیر مشهور دی د څوان یعلمو علماو بنی اسرائیل وای علما د بنی اسرائیل هغه وای دا ځکه دا حقانیت نه دی چې دشمن وای چې کافر وای چې د رسول پاک صلی الله علیه وسلم نه په دنیا کې څوک عاقل نه لري تیر شي ځکه نو کتاب اول اغن راوا کافر به اعتراض کوي هغه وینا او د قران نه بل کتاب یو صحیح کتاب پت آسمانی کتابونو درې د پاسه سل کتابونو کې یو قران صحیح پاتې شوی دی بس په خپل حالت باندې دا اعجاز دی نو تمام کتابونه محرف تغییر تبديل په کې راغلی به د قران نه زته یو ټکی په کې فرق راولا شروع کا ابي ځان مده فتح در کوي قاریان مده فتح در کوي دا څه وی وی تا د قران اعجاز او دا اعجاز دی تورا سلور تنو ته یادو سلور تنو ټول تورات ویلو نور چاله نور او ور قران دا الله فضل له چې ګټاله لاندې افیر ناس دی دا ولي دا معجزه ده دا دا الله انعام انه لفي زبر لو اولم يكف لهم اي كافين دي لرا فصدق ستا باندې دا حقانيت قران فصدق ستا وحقانيت قران آیه دا نشانه فعجم راغلي موږ عربو کې ډېر تکبر دی عجمو ته داسې ګوري لکه خرو عجمو ته داسې ګوري کنه چې په هیڅ نه پوهیږي دا عجم وایي خو امام په کې د عجمو دی امام په کې کوم دی د عجمو دی وایي استاد د عجمو دی د عرب مسجد نبوي کې امام دی هغه دې ځای نه کشف کړی او عدت ليس عربي قران خيكا استاذ العجم لولي قاريان قراء تیر شوی دا کم قرات دی تاسو په کم قرات باندې دا پته نشته سو قراتونه دي وای د چا چا دي دې تاسو قاریان دي دا پته ورته نوې دا ګې مولي ته په لور جوړ سره خبرې شروع کړې هغه یریان کړ او دا هم موږ نه راځي نه موږ ته معلوم دي وای شي نه تاسو نه ته قاریان وای او موږ عرب ځان ته وای اریان کړ خان وای شي تقوی الله تعالی یو علم ورکړو نو دې یریان کړ نو عرب وای که عرب عجم باندې نازل شي عرب وای چې نه منل دا به نه منو اولم يكفي فقروا عليه ما كانوا به مؤمنين كذلك دارنګ سلكنا او چلوم دي تکذیب در فی قلوب الرون المجرمانو کې دا چلوم لا يؤمنون به چې مان راړي په دی باندې هم لا يشعرون بدای بنه کوي په اتیان داغه فیقولون دی والته کی چغي وای فیقولون وای هل نحن منذرون ای موږ مهلت کړی شو وای موږ له مهلت راکا فخرا کا موږ توبه واسو او موږ دا چې عذاب برای کنه ای بچغه والے چغه عادیانو سمودیان فرعونیان چې غوالي دي کنه ټول باندې چې غیستریخه ويقولون هل نحن منظرون الله تعالی وای ای یوګه تاسو بدای بدا چې غواله مونږ یو مهلت کړی شوی چې من شو انتظار کو اف بعذابنا الله وای په عذاب زما باندې استعجلون دی تلوار کوي په عذاب زما تلوار کوي ظالمانو هیڅ دای دلیل او ما کن ظالمین نیم زه زیاتی کوونکو نه زه خو ظلم نه کوم پچا زه ورته حجت قائم کوم پیغمبر اولیکم مسله ورته اورسو بیان کوم پس دا غینه چې دی نمنې او وس خو نصیحتونه ول ورکم عبرت واخلی بیا نه منی نو بیا عذاب دی رسول پاک ته وی دا دغه جواب دی ښا دا رسول پاک څخه شیطان راضی نو هغه ورته دا قران خیه دا قران ورته هغه خی د دې د دې اعتراض ښا الله دا غي جواب ورکړي قران سره کم وخت شیطان راتلی شي وما تنزلت من جناد لدی به په دې قران باندې الشیاطین شیطانان قران باندې شیطانان کله نازل دي قران نه شیطان تختی کرا دي په تنګي وما ينبغي لهم ان دي مناسب دي شیطانانو لرا ندی مناسب دی شیطان ایاتو بالمعجزات چې راتلو کې په معجزات سره وما ينبغي لهم ان دي مناسب دي شیطانانو لره چې دې قران تقرا اياتو بالهدى وما يستطيعون ان طاقت لري دراتلو منې شي وی ښا شیطان سره قران ته نشی راتله او نه شیطان تا قران ته پریدي هغه من دي او ریدي چې قران تا څنګه وایي چې دا د شیطان خي دی وی دا رسول پاک شیطان نه غور ته دا قران خي شیطانان خود قران نه لري لري تختی پاګلانو او لري لري تختی خبرو نه اوري فلا تدعو مع الله الله وي مبل سره د الله تعالی نه اعلان اخر تاسو په جواب پوه شئ وي دې خبره رد کړه چې تنزلت به شیاطین نازلی کې په دې شیطانان هغه ور شیطانان خلری تختی انهم دا شیطانان عن السمع د اوریدو د قران معذول دي ممنوع دي من شوی دی وګوري ها خلری توحید قران له درات او نغه کوم له ټینګيږي فلا تدعو مع الله الا اخر جواب دویم داده مبل تر الله تعالی نه الا اخر الا بل تا چری دروغ ندی ویلی جربناک امینا صادقا مونږ تجربه کړې ته امین صادق ښه یخه زدر توام چې ما یو خبرو منی اخیری هغه څه خبره ده وایي دا چې قولوا لا اله الا الله تفلحون دا کلمه وایي چې لا اله الا الله ودا کلمې له زور ور کوي دا وای تفلحون کامیاب بشي بره بمومي دا وای دا کلمه وی وای نو خوش قسمت اوئی انور بدبختا دا براءت ته بریوالن الغالب علی زورور دی غالب دی په ایمان الرحیم رحیم دی پتا باندې لرؤيته اخلاصك في العباده د وجه عليك پتا رحیم دی لرؤيته د وجه د لیدو د رسول پاک نه اخلاص تا موږ د جماعت نه مراد ده انه هو السميع العليم دا الله تعالی سميع له اقوال عليم نه په افعال باندې سميع لما يقول التوكل العليم باخلاصي عليم نه په اخلاص باندې هل انبئكم اي خبركم تاسو تاسو خبركم على من فاچا باندې تنزل الشیاطین جنازل الشیطانان دی وی رسول پاک سره شیطان را دي کنه الا شیطانان ورته خی الله داغي جواب کوي هل انبئکم اي خبر کوم تاسو علی من فغشابانی تنزل الشیاطین جنازل الشیطانان چا څخه راځي ا دې ورته وکیری بیا اکثر اکثرهم کاذبون اکثر دین دروغي اکثر دین دروغ وي حق تا بیا باطل وي بیا په غلطه باندې شي یلقون کیری السمع وقت لما تقوله الكاهن والشياطين واكثرهم كاذبون اكثر دين دروغ وي او دا شاعران چې دي نو دا څنګه دي نو خ شاعران خدي او بد شاعران بد دي شاعران دو قسم دي ښا خ شاعران ډیر خدي خ کلام وي ډیر لوی خلک ته پکې او بد چې غلط وي دا ټپي دا مصری ټپي چې جوړي دا ناکار دي ښه هیغو اسی نه مصری جوړي ټپي جوړي چې هغه بالکل اسی ژوند تبا کوي بلوم تبا کوي ځانوم تبا کوي څنګه ځان تبا کوي غلط والشعراء وشاعران الكافرانو وادي خو بیابان ته وای دته ردیف وای ردیف بحر دی ورته ردیف وای بحر ورته وای وای مولانا روم په دې کې یو بحر چلول دی په دې کې لوی ردیف چلول دی نو دای داس یو کته شروع کی وای شي چې تاسو به تاسو وو په تاسو راو هغه کتابونه راوالي نو اړیان مشه ها کسی ورته کوي يلقون السمع کی دی وقت اکثر دینا دروغی والشعراء يتبهم الغاون شاعران تابع کی دی گمران علم ترى تنغور انهم دا شاعران في كل واد پار بحر کې پار کندل شعر کې یہی مون سرنی گون روانی بدلی گیا بھئی پاغ شعر کې ارمان دې متا دورا ارمان دې مچا تورا خبر دې شم د زورا مچ سره به یو لوی کیسه جوړه کی رورا بدا بلی یې بل سره بلی یې څه بل څه کیسه به شروع کی دا کی تیر اوالی خان الامان ورته دا دی ورته دا سی پراتی لکه چې مارته بینګ راګې دی ورته دا سی وګی اي فردي کیسه ده وای اوس یوسف خان چرته او شیربانو چرته دا هستی علي خیدر څه غل خو مشا راجمه کړی دي او دای جوړ کړی ځان نه امرګیرو ته سوره حقیقت دی خدای شته څه حقیقت دی پکې خیالي پولاو دی خیالي بولا یې صحیح کټ پدې نشته وای ته لاندې کړی نه بارا پلان یې دی دا ټول خرافات دي هیڅ دور حقیقت نشته دا دیو کی ته پر دې ځان نه جوړ کړ دا شان دا شاعران جوړ جوړ جوړ یتبعهم الغاوون لروان يم پرن لرم وذر لرم دان لرم دان لرم بدر روان يم چې سار چای مې التګي ادا غوبل به مدینه ته درځم دا غل ادا هغه که پیاده روان دوه کاله کې ورسېدل وي الله کاله وشو بدا غم لګي او دروغ وایي نو دا مبالغه کوي ډېر اوس خپ کې شته کنه نو کافر او غناکار دي د مسلمانانو داخلي کافر خو اسلام حجوي او لبیتا رسول پاک با هغه ته وی الا حج ووایا دا هغه مسلمانانو په حج جوړ کړو انو تور له جواب ورکا پوښوي نه ته وی الا حدیث کې راځي امداد د الله در سره دی بل حدیث کې راځي جبرائیل در سره دی پوښوي پرتوي جبرائیل در سره دی نو دا دا هیو جوړول دومره وینا دا ټیک د یو سره د اسلام بدوي او د مسلمان بدوي توم دا غشان د کافر او د کفر بدوایا ما لا يفعلون دا او شاعراج او دې کې خلک مسلمانان دیندار او ډېر لوی لوی خلک د پکې وي اوس درته خیر دومره لوی لوی خلک دي دیندار تقوادار پرهیزګار الا الذين غزان دا خپل او زمون په علاقه ډیر خپل خپل لولو خلک تیر شوی دی رحمان بابا ته وګورئ کنه تصوف یو مغدر او باسل مغدر د ولایت ویخ تر رسیدلې ده او حقیقت هر شعر د کمال نه ډک بل ور پسې خوشحال خان خټکو فغلغون ته آزادو دغه طبیعت کې ازادي و پوه شئ ان هغه بهترین لوی سړی و خوشحال خان خټک د پښتنو لوی دغه او په پښتنو کې چې کوم لوی سړی تیر شوی دی حافظ الپوری دی حافظ الپوری دور دیوان دی ښا رحمان بابا دور دیوان دی هغه وګوري او ریان بشي حافظ الپوری خو دومره لوی ولیو دومره لوی ولی الله چې جرګه ولا تلی واسه خبره ورته کوله د چا په شفارس کې وای شوې چا په شفارت کې هغه ورته خبره کوله انو دا وی بس وی که سوال که د حافظ په درد رب قبليږي سوال که د حافظ په درد رب قبليږي اور وهل چوب دي زقوم اور وهل چوب دي شي زقوم چې بیا شي نشي اور وهل چوب دي شي زقوم چې بیا شي نشي چې دای وی هغه باندې اور لګیدل نور لوی ولیو چې دا خبره لا خلاصول نه هغه خلک ناسو جرګه ناس تا وا په غورو لګي د غالت مردار شو سوال کده حافظ په درد رب قبليږي اور وهل چوب دي شي زقوم رقوم چې بیا شي نشي بس هغه شي نشي پورو هغه ځای اور واغته مردار شو دا فی اولیاء په کې ذکر شوی دی سلور سور پینځه سو کال کې کنه رضا لول خلق دی رحمان بابا درې سو کال کې درې نیم سو کال ډیر لول خلق تیر شوی دی پښتنو کې ډیر لول خلق دی خو افسوس دا دی قلم نو ادیبان په کې لول اشته دی نور نور دا اوس خو د زمانه کې غرال په کې نورم ډیر خو خو څوک په عشق کې لګیا دي څوک په مجاز کې لګیا دي فرق دا دی نو چې حقیقت او عشق کې لګیا دي نو کامیاب دي او په مجاز کې چې لګیا دي نو هغه ناکامیاب دي او خدای دې دواړه حقیقت ته ورسي انهم یقولون ما لا يفعل او دا خلق دي په شاعرانو کې دومره اولیاء دي دا ټول ګوره کنه سړیا مولانا روم ته وګوره عطار صاحب ته وګوره خوش حافظ شیرازی ته وګوره حافظ الپوری ته وګوره رحمان بابا ته وګوره هغه نور پریدا په سوول بدر توقیمغه په دې علاقه کې په هند پاک کې علامه اقبال ته وګوره یو ټول مسلم دی وای شي شکوا او جواب شکوې هم کړې دي یان خو خدای خو ناز دي ته دي خو فورن دز ورکې شکوا او جواب شکوا دواړه چې وی کاله پوه شو سړې لوی سړې و او دې الله د مولانا انور شاه رحمت الله عليه په تعلق بچ کړو نو دې هم غته شوی سړې لوی سړې او تعلق انور شاه رحمت الله علیه سره انور شاه کشمیری سره لکه بشو غری پرویزی چې هغه په راته ورله صحبت اولیاء او دا شعر راخ کزان ته توبه و باسه او کافر دي ته کافر سره وی تعلق ساتي دا یاد ساتي نو چې عمل صالحو کې نو 2 منټه 3 منټه 10 منټه 15 منټه وذكر الله كثيرا بیا کې نه ذکر کوا الله ډېر ذکر کوا الله تعالی ډېر ذکر 10 منټه مراقبه کوا 10 منټه ذکر کوا دا ډېره فائدہ ده خو ډېر نشي کوله بعد 10 منټه 15 منټه ډېر نه كثيرا نو سبقونه ویل غواړي واذكر الله كثيرا ذکر کوي الله تعالی ډیر الله تعالی ډیر وان تصرو بدل اخلي انتقام اخلي من بعد ما ظلم پس داینه دی باندې ظلم شوه دی رسول پاک با چاته کې حسان حسان رضی الله تعالی عنہ ته منبر کې خود کافر ته جواب ورکړ هغه جواب ورکړ جواب ورکړ نو کافر له جواب ورکول د مسلمانانو او د دې کومه کې امداد دا ډیر بهتر دی کافر له په جواب جواب ورکې او تور به ورکې او تور به ورکې په مال به ورکې درې واړه اصحابانو کړی دي ښا وانتصروا بدل خپل من بعد ما ظلموا مسلمانان مظلومان دي دی باندې ظلم شوی دی پس يعلم الذين ظلموا ذات چې په بشاک څنګه ظالمان دي اي منقلبين ينقلبون اي مرجعين من الشعراء چې ظالمان د شاعرانو نه دي عقیده ټیک نه ده دهری دی اي منقلب کم یو د زائد ګرځیدو نه ينقلبون هغه بغرزي هغه ته بغرزي دا پته وی بیا لګي نو دا پته وی لګي دا هغه دیتا دا پته ولګي چې با نسبت به ورته ولګي وای شي اي منقلبي ينقلبون ان دا ورته ورته سپارښت شروع کړ ها ډیر ښه ښه نو دا سورت طالبانو الله تعالی په دې کې د اقوامو کیسې ذکر کړې سورت شعراء کې او شاعرانو ته په دې کې عبرت شو ایمان راړي شاعرانو شاعرانو چې بد لګیایي د الله په حمد باندې لګیایي شاعرانو چې بد غږیږي د الله د پیغمبر پر رسول د پیغمبر رسول صفاتو کوي الله به رضا شي درنه چې غلطه سندري جوړوي نه د الله تعالی د دین راشه یو کتاب په عربی کې ولیکا یو کتاب پښتو ته کا یو کتاب شعرونه ته کا وای شو دور سمین یو کتاب دی د هرن عبد الحکیم کړی دی ټول عقاید په کې راغستې خانه دور سمین وای شو دا قاعده ټول پاره کې د قبلګات په شاګرد ډېر کلک دا عقاید یې په ځای نظم کې راغستې او پیدا کیږي نه خدای دې مونږه تاسو نوم توفیق راکړي او الله دې مونږه تاسو نو په دې صورت کې دلایل عقلیه نقلیه نقلیه دلایل په کې ډیر شو تمام اوطان وتا تمام امتونو ته تمام قومونو ته تمام قومونو ته اوس بنی اسرائیل يهوديان ته اوس نسوارا او ته په دې قران کې لوی سبق راغی کنه په دې قصو کې لوی سبق راغی کنه او چې الله ایمان نه ورکې نو څوک به ولور کی ها ابو سلمان د باسه باندې نه کویږي خدا ته کلک د ایمان کې چې لکه غر چې په خپل ځای کلک کې ښه د کلک د ایمان باندې ولي الله ولي ایمان ورکړي وکړه اله من کوفر والفسوق والعصيان خدای دې مونږه تاسو کلک ساتي نو توحید او رسالت تخفیف او بشارت سلور خبر راوته صورت مکی ده کنه توحید رسالت تخفیف بشارت دا د ټول صورت حاصل شو حاصل راوته لا اله الا الله محمد رسول الله دا حاصل شو بس دی دی وایو چې دا غیر دا صورت چې دا غیر دا صورت جمعې راځه کنه ما خدا بل صورت وی نو دی وی د جمعې راځه د تاسو به آرام وکړئ دا دې کنه نو تاسو موږ لګرامو کوي او صفائی دې جمعې لباس ته جمعې موږ په اعتماد سره خوب مو کوي خوب تاسو مو دا ډیر خوشی دی او یو نوجوان طالب العلم نور خان بیمار دی غته دعا وکړي الحمدلله رب العالمین کراچۍ قاری احمد سعید سے سخ بیماران دی الله دی جوړ کی الله تعالی دې ټول له او عمرګری اپریشن کړي الله تعالی دې ورته آسان کی الله تعالی دې خیر ورکی دې دعا کې ټول راشي موږ ټول دعاګانې کوو بیماران لدی الله خیر ورکی تاسو لدی الله خیر درکی موږ تاسو لدی الله خیر راکی یو مولوی سی خالد والده هغه دی نظر مفتی سی او انګو کې ډېر ښه عالم دی مفتی صاحب دی دی نظر مفتی صاحب بابا کستر ګل جی صاحب ته دعا وکړي الله غسه عذاب کې دی نظر جی صاحب الله یو ساتي جنت جنت خانم بیمار دی الله تعالی دی ورته دا زموږ واقف دی ډېر ښه خلک دی ټول علما دی ډېر ښه خلک دی بعضی مرګري فالج والی دی الله دې ټول له خیر ورکړي فالج والی دی الله جوړ چا کورونو کې چې مشکلات دي الله تعالی دې مشکلات آسان کی څوک د طالبانو امداد کې الله دې دغه امداد وکي تاسو زمون کورونو کې دې الله خیر کی څوک د طالبان سره محبت ساتي الله دې ور سره محبت وساتي او مجاهدین ته دعا وکي الله دې مجاهدین امداد وکي او الله تعالی دې امارت اسلامي له طاقت ورګي او کافران دې الله یره کې راوړي او د کافرو مرګري دې الله په تندر تباہ کړي الله تعالی دې موږ ټول له استقامت راکړي الله دې زموږ اصلاح وبخي سوچ او فاشي وي په روزه کې مخه داینه برکات ته الله ورکي تاسو زموږ تمام حوائج ضرورت ته الله برابر ربنا تقبل منا ها؟